سورې سجده سره مناسبت تعلق لما قبل سره په اول د سجده کې وي کتاب فصلت آیاته هغه وي نو په دې صورت کې وي وکذالک اوحینا الیک قرانا عربیا دې کې وای دا رنګ مې نازل کې تا ته قران په عربی ژبه سره او دویما ربط دا ده او لم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد اے نه کافی رستا پر رسالت ستا باندې انه على كل شيء دا الله پاک باندې شاهد ده نو دا غستا رسالت بیانې او استاد رسالت دلیل دا قران دی كذلك يوحي اليك اليك کې اثبات رسالت ته او لم يكفي بربك دي کاف کې اثبات رسالت او په دې اليك کې اثبات رسالت نو دا دې سره مربوط هغه سره سر سره مربوط کوي کدي سره دا دا کتابي خبره نه ده دا ملکه غواړي استادي خبره خو چې ځای ته ګوري بس دا دې ځای سره مربوط ده خو چې مناسبت یې ښه چل زکی چل نو دا ورته اولم رب اولم یکفي ربک کافی دې رسته انه ولا كن رب ستا پر رساله شاهدی کوي وكذلك يوحي اليك دا قران وای کول شي تا ته دا قران دلیل ساده رساله کړه بسم الله شروع کو پنوم د الله دا سه الله جعل کتابا متشابها وغير متشابه ارمان رحمان دی بیرسال الكتاب لتبلیغی چې رسول القرآن الرحیم علی المفسرین ببیان معانی رحم کړي په مفسرین باندې تر بیانې د معانی د قرآن حامیم عین سین قاف دا پینځه دریاب دي دا پینځه دریاب دي خو موږ پرې نه پوهیږو دا دریابونه هم معمولی شی دي نو دا پینځه حروف دلته ذکر کړل پینځونه سیوانه تل کاف یا عین صاد دلته حام میم عین سین قاف الله د دې په معنا الله اعلم بمراده بذلک ورا سر بین الله ورسوله دا راز په ما بین د الله او د رسول کې او هي اسم من اسماء الله ابن عباس ته وای دا یو نمونه دی نمونه د الله نه دا په کې قول دی او د دې په حقیقت باندې نبوي مقطعات دي د دې رموز دي اشاره رموز حيدا حفظ د قران یعنی قران ته ناس دی مواظبته همیشوال قران باندې کې میم مواظبته عین عنوان دی دا تعبیر دی عین عنوان دی تعبیر دی سین سر سین سره مزه سر سر راز پټ راز دا پټ راز دی قاف د سره دی قبول نه دی حفظ د قران مواظبت په قران عنوان دی تعبیر دی د پټ قبول نه چې تا الله زغه پټ قبولې ګوره ورته تو ورته ناسیا ګوره وای زګوي لولې تدبر کوا دا تعبیر د پټ قبول نه تعالی څخه قبول ښه حفظه ومواظبته عنوان عين عنوان سن سر قاف قبول تا حفظ د قران همیشواله په قران تعبیر دی د پټ قبول نه تا الله څخه پټ قبول ښه خدای دې مون قبول کی ادای قبولیت نه خلا د دې شکریا نشو ادا کوله چې دوره طاقت راکې دلته راوست دا الله راوستي دا دا الله تعالی انعام دې احسان دې نو دا خو حکمه یا معارفه عمت سور القرآن حکم معارف په دې باندې خوشاله اوسه کذالک دارنګ یوحا الیک وحی کول شي تاسو وحی کول شي تاسو د اثبات رسالت شو او لم یکفی بربک کافینه تعالی رستا نغی سره مربوط شو وإلى الذين غ پیغمبران ته من قبلك چې په خواصانه فی کتبهم په کتابونه غي ایتا وحی راغلی و هغه واحده د طالبانو الله عزیز حکیم الله غالب دې ضرور دې او الله حکیم دې په مهلت کې حکمت دې هر سیس کې حکمت دې دای حکمت نه دې چې دې وړي نه را لجه مې جوړ کړه دای حکمت دې کنه لکه نه څوک خو دې ذاتي وکي دا حکیم دې الله تعالی فرض کې او دا د الله عظمت تا قدرت تا طاقت تا تصرف تا اختیار تا اشاره ده او انسان تولی نه مانی الله تعالی عظمت قدرت طاقت تصرف اختیار علم احاطه وما نه کنه دې ته نه ګوره جیړ ته ګوره دې موسم ته ګوره الله وې دا زما قدرت اوس نه اور په څه پويږي او انسان به پويږي انسان د دې نه فائدہ واخلي هغه الله ته متوجي شي ذکر د الله شروع کی عبادت شروع کی چې یا الله ته دې لوی ذات بیا مونږ ګناګار یا الله پتا په مونږ دور رحم وکړه من قبل الله عزيز الله ضرور دي غالب دي الحکیم حکیم دې پار کار کې حکمت ترو دې حکمت د الله یو کار نه ام مخلوق لا ټول پیدا کولو کې حکمت ده یدل به یو مجته وګوره یدل به کثیرا ويهدي به کثیرا په یو مچ باندې سره گمراه کوي په یو مچ باندې هدایت کوي دا سه الله تعالی له خاصتا دا بیان دا واحد ښه كذلك يوحي اليك هغه واحد هذا له دي الله تعالی د پاره ما هغه په سماوات چې په اسمانونو کې او الارض او پزما کې او العلي العظيم دا الله تعالی علي له شانن العظيم صفتا عظيم له شان دا الله او عظيم له علی شانن العظیم صفتن اے برتر از قیال کیا سو گمان وا ذات عالی دے دا دوی ذات دے اوس الله وی ګور هغه ذات سره تاسو شریک جوړی شربېږي نه او انسانا شرمېږي نه له دې الله تعالی د پاره هغه چې په اسمانونو کې او ما فی الارض هغه چې په زما کې او هو العلی العظیم تکاد السماوات قریب دي اسمانونه یتفطرنا چراو غردیږي راو غردیږي تشققنا وچويږي راو غردیږي من فوق ان د پورته من هیبت الرحمن د یری د رحمان او من مقاله اليهود یا د مقالې د يهوديانو نه ته تخذ الله ولدا هغه وی عیسی ابن الله عزیر ابن الله دومره ناجایز خبره کوي چې تکاد السماوات يتفطرنا چې راو ګرځيږي من فوقنا دومره ناکاره خبره کوي چې الله سره شریک جوړوي والملائکه تعظیما ملائکه تعظیما کچاله بخشش غواړي پزما کې او پینځه کروڑ کافران دي دنیا ډکه ده کافر دای له بخشش نه غواړي ګوره کافر لخوا الذين امنوا بتعظيم الله چا چې ایمان راوړې په تعظیم د الله باندې مؤمنانو له بخشش غواړي ګوره اسمان ملائکه بخشش غواړي چاله منګه تاسو لخوا د زمکه والا زمکه والا کې خو کافروم دي حیوانات نه الذين امنوا بتعظيم الله دا غي ټول جواب دار هغه کسان چې ایمان راوړي په تعظیم د الله باندې وهو العلي العظیم منی وښوي هغه په غزاد چې هغه توحید مني نو د لپاره بخشش واړي قربان د الله نه الا خبردار ان لله خاص الله تعالی الا خبردار ان الله هو الغفور دا الله تعالی بخون کړي او رحیم دی اوس تخفیف ور کوي که تاسو توحید نه منئ دا آیاتونه نه منئ نو ټینګ شي بیا ښا دا تخفیف دی الذين كسان اتخذوا من دونه جنتي ما سوى الله تعالى أولياء دوستان غیر الله نسی ها اولیاء غیر الله نسی نور خدایان نسی الله حفیظ الله حافظ دی شاهد دی علیهم وعلى اعمالهم فيعذبهم ولا يغفر لهم ابخنا ورته نکي شرک کوي الله حفیظ علیهم الله شاهد دی په دې باندې عالم نه پری وما انت عليهم بوکیل انیت په دی باندې دی موار مسلط ته په دی باندې فی تعجیل العذاب وما انت عليهم بوکیل فی تعجیل العذاب ته نه په دی باندې ولې موک مسلط نبي القرآن اعجمي ونبي عربي او قرآن مثال په بل جبر راغلو او پیغمبر د بل ځایو نو بیا به وی النبي عربي والقران عجمي نو بل غاړي اعتراض وکړو اوس یو اعتراض کوي بیا به بل اعتراض کو د قیامت نوم وی یوم الجمع دغه ولتنذر یوم الجمع چې ویری دی یوم الجمع نه چې قیامت ته لا ریب فی نشته شک فيه في اتيانه في بيانه في دلائله فريق قديرس کی فريق في الجنه او فرقو په جنت کی وفريق في السعير او بل فرقو په دوزخ کی ولو شاء الله الله وي داسې وي اسانه فیصله وکړه لنډه فريق في الجنه وفريق في السعير ګډل دا دلته د ګډې لپاره جوړ شوی دی ولو شاء الله ګرځا شي او الله تعالی لجعلهم امه واحده ګرځول وی دا ټول امه واحده په اسلام یو اسلام بو جګړې بنوي دا غوبلې بنوي الله وی دا څه نکوم ولکه یسلم من یشا لیکن اعزو چې لكن داخلو بوزم داخلوم یعنی بوزم هغه سوچ چې رضا مې وشي په رحمتي پر رحمت خپل کې دین اسلام یو هغه مسلمانوم اسلام ولا ورکو او چې بدی مشي چې بدی مشي هغه له نور کوم والذین والظالمون ظالمان کافران والظالمون مشرکان والظالمون کې د دنیا کافران را لقا یو يهود نصارا نه دي چې جنس کافر دی هغه پکې ټول راغی والظالمون ظالمان کافران ما لهم من ولي ان بين له دوست ولا نصير ان مددگار نه به دوستي نه به خلاف دی ام اتخذوا شکایت ان فی دیمین دونی ما سوا الله تعالی اولیاء دوستان خدایان غیر الله تعالی واس کوي چې دې به فائدہ راکړي د پاره د مدد وکم وخت یو الله تعواز کو فالله والولی دا الله تعالی ولی دې دوست ناصر فی القیامت وهو یحیی الموتى دا الله تعالی ژوند کی مړو لرا مړو الله ژوند کی لا ټول مړو الله ژوند کی یو او هو یحیی الموت دا الله ژوند کې مړو لره په دنیا کې ژوند کې په دنیا کې اذا اراد شيء ان يقول له كن فيكون دومره مړي ژوند کړی د موسی عليه السلام قوم او یا زر ټولي ژوند کړل هغه قوم چې هغه وتختیدل د جهاد نه الله ورته موت وبړشي فماتوا فاحياهم الله نو ژوند کې الله تعالی هغه قوم سوره ال عمران کې تللی ده تاسو یادی کنا یاد شي تاسو په دنیا کې په زرګونو لکونو ژوند کړی دي نو دا ژوند په دې ژوند باندې دال کنه د قیامت ژوند چې قیامت کې بم ژوند کی اصحاب کافی سوره مو د پس ژوند کړي نه دا خو دوره دې پینځره دې سلوره دې درې دې پس اصحاب کافی کله ژوند دي سوره اومنه دا ښا دا اومنه چې فلا هو الولي هو يحيي الموتى او علا کل شيء قدير دا الله پارشي باندې قادر دا قدرت دی ته جیټ نه جمع جوړي دا قدرت دی د وړي نه جمع جوړ کنه دا چا جوړ دا تمامه دنیا خو دی او دا چې دا جوړ کی تمامه دنیا دی او دا چې دا جوړ کی دا الله کوي خو دا خلک دا تصرف دا الله اختیار دا الله الله ته نه متوجي کیږي چې الله ته متوجي شي او دا الله ذکر اذکار عبادت او الله ته پزړه کې په ظاهر باطن ټول الله ته توجه وکړه طالبان دا د دې لپاره خې چې وګورو کافرو تاسو اختلاف نه کوي فی په دې توحید کې په دې دین کې من شيء د اشیاءنا یو شي کې فحكمه مفوض الى الله حكم ذي مفوض لله تعالى ذلكم الله ربي دا الله رب زما دي عليه توکلت په دې الله باندې توکل کوم ویلې انيب دې الله تعالی دې الله تعالی تجري في كل شيء لانه خالق ذکا خالق دی یخلقکم ډیری تاسو په دې کې یذروکم ډیری تاسو په دې کې دی جوړو کې تاسو ډیری ښا یذروکم فی ډیری تاسو په دې کې دا الله ذات قدرت لیس کمثلی شیء لیس کمثلی نشه په مثل الله یو شی نو لا لیس کمثلی کاف زائده ده دیتا نشته په مثل الله تعالی یو شی انو نشته په مثل الله تعالی باندې یو شی الکاف زائده للتاکید کاف زائده د پاره تاکید وقيل ان مثل مثل زائد ده قالوا مثل زائد ده كما في قول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بعض وی کاف زائد ده بعض وی نه مثل زائد ده نو نفي د مثل لا نشته په مثل لا الله تعالی او شي وهذا فاسد دا خبره فاسد ده لته مثلی شيء دا خبره فاسد ده چې نشي په مثل لا الله یو شي اذ يكون معنا ليس له مثل معنا لا نشته الله لره مثل مساوي مثل منه مساوي شريک ليس له مثل مساوي شريک بل شريک الله فرشته ليس له مثل نشه دي الله تعالى مثل يعني مساوي شريك مساوي شريك ولا نشته ده نو مساوي شريك ولا نشته ده ده خمانه او دا خو تناقض را اوس یو طالبانو مثل دی یو مثال دی دا کې ډیر باریکه خبره ده ډیر باریکه خبره ده ښا باریکه ده ليس لله مثل وله مثال دی الله لره مثل نشته ليس كمثله شيء وو کنه وله مثال او دې لاره مثال شته دی مثال ولا شته دی اذ المثل ما يشبه به الشيء مثل خواغه ته چې مشابه یا غزر پیوشي کې په جميع صفاته په جميع صفاتو کې غزر منا مشابه نه غي ته مثل وای کنه لته کې مثلی نشته په مثل لا لا مثل دی کو مثل له نشته دی والمثال مثال څه ته وایي مثال ولشته مثال ولشته ها ما يشبه شيء في بعض صفاته انتهى دا زور نازکه خبره ده باریکه خبره ده طالبانو چې الله تعالی لره مثل نشه ليتك ليت له ليتك مثلي شيء نو مثل ولا نشته او مثال ولا شته ولې مثال بعضو کې مشابه څنګه نو مثال ولا شته لکه یو سړی دی وای ما رب العالمین ولید ما الله تعالی ولید نو په څنګه ولید په مثال سره یو لید کنه په مثال سره خو نه لیدل په مثال سره یو لید ښه وای ما رب العالمین ولید نو څنګه یو لید په مثال سره نه په مثال سره په مثال سره یو لید نه په مثال سره دا یا ساتي دا ډیر نازکه باریکه نکته ده تاسو ته ویل نو په کار خو مې نه جي مسله پټواله را نشي تا چا ویل دي مدنون مدنون امام غزالی رحمت الله علیه ویل دي او دا ډیر قبلګات دی په دې خطبو باندې هغه خطبه متبینه ولا صحیح حدیث ولا خطبه وی یا وینا مولایان وی د ځان نه جوړي لا مثل له ولا ند له ولا مثال له نو ما دې یو لوی سړي خطبه اورېدله عنایت الله شاه بخاري ما ګوره دی هم بیا مې سوچ کوو باندې دی د قبلګاه ته مرګره و او مې علم کې دې کمو د مثال او د مثل فرق نشي نو خطبه کې یو لوی خطبه ویلې ډېر ناشنا خطبه ده سړی وایي چې هر وخت یې اورم ډیر علما وای ای ورته کو په دې ځای کې چرال دی بلایانو د کرکنې سر کو نه پیژني وای شو ته څنګه الله تعالی لره نه پید مثل کې مثال ولې نشته دی په مثل باندې چې ته مثل رد وکې او تمام اولیاء اصحابہ امامان تا دروژن کړل احمد بن حنبل و امام الله لیدل امام سے یو کب سل دره په سلم ځل چې الله وینم دا تاسو به تنه کوم نو بیا دا ټول دروغجن کړ دا ټول اولیاء دا ټول مؤمنان دا ټول اصحابان چې تنفذ مثل کې نا ویلا خطبه غلطی دی دی وای لا ضد له ولا ند له ولا مثال له ولا مثل له مثل ولا نشته مثل وای بعض انسان ته با په یو بل شکل باندې الله کار شي په خوب کې ګوره ښا په خوب کې باندې یو بل شکل باندې کار شي دا یا ذاتي دا ډیر نازک او باریک مجنون مجنون څه ته وي بخل کار ده شو دا د دې کتاب مسلې کمخ ته مخه یا چې په پوېږي نه علم ني اته ورته دا مسلې وای تاسو په دې نه پوهیږئ ما ته پته ده خو زه ویریدم ما یې نه کزي بیان نه کوم نه چې ما خدای ونی کی زه د خپل ځان په خپل ځان یریدم نو دوره مې درته بیان او کې اشاره مې درته وکړه چې لیسه کې مثلی شیء او مثال ولشته په مثال سره الله لیدې شي مثال سره الله لیدې ډیر اولیاء وګورئ امامان وګورئ مؤمنان وګورئ په دې زمانہ کې وایي مخکینه زمانہ خو ته کې هغه پاکان و پوه شوي په خبره کنه بدا یا ساتي ښه دا تاسو نه ملاويږي دا خبره یا ساتي ادي باندې نور ملایان نه کوي ښه وجعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا ليس كمثله شيء فمثل الله تعالى شيء يوشي هو السميع البصير دا الله تعالی سميع دي او بصير دي لو دي الله تعالی پر مقاليد السماوات كنجان د اسمانو خزانه اسباب خزانه د اسمانونو دي والارض د زمکو دي يبسط الرزق کلاوي رزق لمن اغچاله يشاء او چې رضا وشي الله کلاوي رزق ويقدر او تنګي د خزانو د رزقنا اسباب تنګ کی ولا او چاله کلاوي چاله فرا انه بكل شيء عليم ده الله تعالی پارشمان عالم ده اسباب الله تعالی لپاره الله تعالی عالم د په دې باندې ښه شرع لكم لهذه الاعتقاد د دې اعتقاد لپاره چې الله يبسط الرزق دا عقیده د زمون چې الله رزق کولاوي او کمي او په دې کې حکمت د الله ده دې کې حکمت ربي ده حکمت رستو وای درته چاله په مقدار ورکی چاله لک ورکی چاله ډیر ورکی شرع لكم اخت ورکړې دې اعطا اختارا شرع لكم من الدين ورکړې دې تعالی من الدين دې دیننا ما هغه دین ما هغه ما موصوله دې هغه دین وصوا به چې وصیت کړې په اعتقاد سره په دین سره وسوا به چې وصیت کړي پای سره نوح عليه السلام ته چې هغه توحید والذي اوحينا اليك هغه چې زه وحي کوم تا ته د قران هغه توحید چې زه وحي کوم تا ته په قران کې تا ته ما هغه وحي کوم نوح عليه السلام ټول پیغمبران سوي قال يا قوم اعبدوا الله مالکم من اله غیری هر پیغمبر دا وای رسول پاک دا وای نوح علی السلام دا وای ادم اول دا ویل دي ادم ثانی دا ویل دي اخیری خاتم الانبیاء دا ویل دي تاسو ومنه دا توحید الله تعالی کنا او حنا الیک روایکم تا تا وما او هغه دین توحید و وسنا به ابراهیم ما وصیت کړې پاغي سر ابراهيم عليه السلام ته موسی عليه السلام ته عيسى عليه السلام اخيري راړ عيسى عليه السلام ته ځکه دا د غید اخیری د بنی اسرائیل پیغمبر وکنه عیسی علیہ السلام ته ان اقیم الدین قائم کی تاسو دین دین اسلام دي دي توحید رسول حکم دغه وای تمام انبیا دغه وای ان اقیم الدین قائم کی تاسو دین اسلام دین توحید ولا تفرقوا اجدائی مکوي تفرق مکوي اختلاف مکوي په پدې دین کې تاسو غوښتي نه چا يهوديت جوړ کو چا نصرانيت جوړ کو چا ته مجوسيت جوړ کبر علی الله قبل على المشركين لو يلقي دا تفرق كبر على المشركين لو يلقي په مشرکانو باندې ډیر سخت بد لګي په مشرکانو باندې ما هغه توحید تدعوهم چې تاسو بلنه کوي الیه توحید ته چې توحید مسله ورته شروع کې دای باندې داس نه وخت شي او بد په لګي هغه توحید ته نه ګوري چا پیر وګوره د مخ ته وګوره اسمان ته وګوره د موسم ته وګوره دا ټول په توحید باندې دال نه دی نو ته توحید د الله تعالی قائل شکنه کافر ته وای فاسق ته وای هر یو چې دی ومنه توحید د الله تعالی دا اختیار د بل چا نه دی دا اختیار د بل چا نه دی نو دا به تسلیم کی دا به اومنه نو بچ بشي د بچ بشي د سنا د هلاکت نه كبر على المشركين ما توحيد هغه دين تدعوهم چې تاسو بلې دی الیه غیتا الله یج وصلی الله ایتی خو بلې دین ته مو غوجا ټول خلق سمز برګان وي او په دین کې وي خو الله وی دا ستاسو په خوخه نه دي دین ته څوک الله راولي توحید ته څوک الله راولي الله یجتبی الیه الله راولي ورکه یجتبی الیه ويجذبه راولي دیتا الله تعالی راولي دی توحید ته مناسب دی دین ته من هغه یشاء چې رضا وشي قر الله را ولي ورقه طالبانو خپل عقل منی غوي الله را واستي دي دین ته ته الله را واستي د کور نه خدایشته کې تعامل خلک وګوره لکه سنډا پراته دي ودلي او ته الله قران ته کې نه ولې چا کې نه ولې توفیق شاه غزاد پاسولې باسه نو هر وخت الله معي الله ناظري الله شاهدي دا ځان سره وایا غافل کیګم دا الله دې یاداش نه الله یجتبی الله تعالی ورکی راولی الیه دی توحید تمناغزو یشاو جرزاوشی ویهدی هدایت کی الیه دی توحید تمن اغشات یونیب چې راځي کیدون کې الله تعالی تا دغه انابت شته نو الله دین تراولي د کې صدن کمال دین الله دین ترا ولیخا اخلاص ته کوم العلم مگر پس تاین چراغلی ته علم په کتابونو دی کې فی کتبهم په کتابونو دی کې علم ورته راغی د توحید د اخرت دا ولي اختلاف وک بغيا عنادا یو خاصه د خلی غپی کنه نه دا د زرعان دان دي کافران خا بینهم خارجم حان عناد عناد کی خارجم بینهم چې عناد خارجه د زړه بینهم ای قلبهم ولولا کلمه تخویف ته کې چرنه کلمه سبقت چې مخکې تیر شوې مې ربک د جانب رب ستانه الی اجل مسمى دا غنیتی معلومه پوری ما دې له وخت ور کړې دې ټیم مې ور کړې دې وان الذين فدي داغ قريش مکی والا اورث الكتاب چې ورکشه ورته کتاب په میراث سره اعطوا الكتاب چې ورکړې شوی ورته کتاب په میراث من بعد من بعد قصد اليهود نصاراونا ممت الله کتاب راولګو لفي شک منه دی په شک کې منه د قران نه مرید صح شک کما عمر تلک چې تا ته امر شوه دې پرون تیر شي وکړه استقامت واستقم کما امرت عدلته کې استقامت واستقم کما امرت عدلته کې واستقم واستقم کما امرت رسول پاک صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې فرمایل شیبتنی یهود واخواتها بوډا کمال رسولت هود په سورته هود کې الله بوډا کمال رسولت هود په سورته هود کې الله وای فلا وای فاستقم کما امرت واخواتها غدي چې په هغه صورت کې فاستقم راغلي دي په سورته شورا کې هم فاستقم راغلي دي اخوات دي استقام کې فاستقم راغلي دي اخوات دي استقامت قامت په مقتضا د امر د الله ګران دی کنه دا ډیر ګران دی ذره پاک بوي شیبتنی یهود واخواتها بوډا کمال تورته روحود او اخوات د دې چې بوډا کمال تورته روحود او اخوات د دې چې فاستقیم فاستقیم راته ویلې دی باز مشکل کار دی الله دې موږ ټول له استقامت راکړي نبراس لیکي استقامت د زرو کراماتنا زر کرامات زر کرامات زرو کراماتنا زر کرامات زر کرامات ډیر شي ما ډیر شي دي د دین یو استقامت به تر دي چې بدین باندې کله کولاړه بل پدنه دي درې سو کاله مخ هغه څنګه اعمال کو اعمال کول صبر کو څنګه فقر فاقوا څنګه دین رسول هغه ته وګوره هغه په روان شنه بس کامیاب دی فإن من مستيقنا فليستن بس کامیاب دی فإن من مستيقنا فليستن بقدم بقدم من مات فإن الحي لا تؤمن حد دا ژوندې خو نه پامن کیږي فاستقم كما امرت ولا تتبع اهواهم تابعداري مکوا د خواهش ته دی يهود ولا تتبع اهواهم تابعداري مکوا د خواهش ته دی يهود او نصارو نصارا ان طلبوها کلی طلب کیدتانه ته زمونږ خبرو منه هر څه درکو یلا نه قل ورتوای آمنت بما انزل الله ما انربان راوړې پاوې چې نازل کړي الله تعالی انزل الله ما انربان راوړې پاوې چې نازل کړي الله تعالی من من کتاب الله کتابنا زه په دې کتاب ماته نازل کړي راته وی بیان کا و امرت امر رات شیل اعدل بینکم چې عدلکم بینکم په ما بین تاسو کې په توحید په توحید سره بینکم په ما بین تاسو کې په توحید په توحید سره چې تا کلمه وې زمارور شوي ولې په توحید کې عدل لري اول می دشمن وی خو چې کلمه دی وی نور می شوی لاعدل بینکم چې عدل وکم راولم په ما بین تاسو کې یو دا او توحید عدل راولي کتاب عدل راولي دا قران د عدل لپاره نازل شي انصاف عدل انصاف افراد تفرید ختمي عدل انصاف بل به پزان غره کو ځان به رسو کو بل به پزان غره کو خپل ځان به رسو کو تاسو هم دقه صفات ځان کراولې بل غره کوی ځان رسو کوی نو طالبال دا تا په یو یاد باندې عمل وکړو ويثرون على انفسهم ولو كان من خلق نو الله تعالی لوی مقام درکې بیا ته وګور دا خو تا پټ کړی دی کنه نو الله تعالی بیا انعام ته وګوره ولا تتبع اهوا او تابعداري مکو د خواهش ان طلبوها اگر کدی طلبې د تان قل وقل ورته وای آمنتم ایمان رب ما انزل الله فاجنا ذکر الله تعالی من کتابن دا کتاب نه چې ما ته نازل کړ الله دا کتاب و امرت امر رات شوه دې په دې کتاب کې ته الله د جانب نه لعدل بینکم په توحید الله ربنا الله رب زمون دې رب ساتله لنا اعمالنا من لرا اعمال زمون دې ولکم اعمالکم تاسو له اعمال تاسو دې من له زمون اعمال دې او تاسو له تاسو اعمال تاسو خپل کار کوي من خپل کار کوي جد معنا خصومت جګړه خلاف نشته خصومت جګړه په مابین زمون کې و بین په مابین تاسو کې الله یجمع بیننا الله بجمع کې په مابین زمون کې الله بجمع کې مونږه مابیننا په مابین کې ویلې المسیر دی الله تعالی ته ګرځي دلی سرورت لله تعالی والذین شکایت هاکسان یحاجون فی الله چې جګړه کوي په دین د الله تعالی کې هغه ته اوس خی د جاهلیت خی هاکسان یحاجون چې جګړه کوي فی الله فی دین الله په توحید د الله کې دین د الله کې من بعد ما پس دا غینا بعد من بعد ما اجابو له چې قبول شوه دا غیلرا من بعد ما استجیب له چې طلب د قبول ته کله شوه دی چې دا قبول کړي مؤمنانو نه تمام جن اسنا طلب د قبول شوه دی د دین د توحید د ایمان د اسلام دا ټول له شامل دی یحاجون فی الله فی دین الله من بعد ما پس داین استجیب له چې طلب د قبول ته کړی شوی دی د دې دین حجتهم داحده دلیل لدی یومانا دلیل لدی باطل یو حجتهم دین لدی دویمه معنا د دین ده دین د دې داحده زائله باطله زائل له باطل دی عند ربهم پنځ رب ذکر ټول دینونه منسوخ شو یو دین اسلام یو دین توحید پاتې شو يهوديت نصرانيت مجوسيت ټول منسوخ لاړ چې منسوخ شو نو کې په منسوخ عمل نشي کېده دینونه منوي زمونږ ایمان د تورات انجیل زبور منوي ایمانم ده په هو او بینا ذکاو بینا لولو بینا نه ویلولو او که د خصم مقابل د پاره لولي نو دومره شریعت اجازت کوي چې خصم مقابل یو دلیل پکې راوباسي او دا کتاب ولولي نو بیا اجازت کوي لیکن نور به ذکر نه لولي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د رسول چرته زړی پاڼې مونږ دې زړی د تورات پاڼې وي هغه لوستي هغه لوستي دا دی هغه ته قتل او لوستي رسول پاک په مخ کې رسول پاک سور شد غسینا ابو بکر صدیق ته خیال شو حضرت عمر ته وای و مور در باندې بورشا مور در باندې بورشه خدای دې مړکا مطلب دا دی چې مرشد رسول پاک ته نه ګوري هغه چې رسول پاک ته وکته hebat فراغه بس پانی کی خودي او دای شروع کړ دي تو بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وبمحمد النبي دا یو ساعت وی وی وی وی د رسول پاک غصه هغه سړ شو رنگ بدل شو بیا ورته رسول پاک وی حضرت عمر لو کان موسی حیا که موسی علیہ السلام ژوند دی ما وسعه الا اتباعي اغلب زمکه ځای نو ور کړې به د تابعداري زمانہ هغه زما تابع او زما امتی وو نو ته د قران په مخ کې څنګه د تورات پانی وای نه دین معلومه شوی تورات قران په مخ کې بل نور پانی نه راخلی ښا نور پانی مو یا قران ته شو دا مناسبت د دې لپاره او په نور کې امونه مونږ ټول ایمان راوړې صحیفو باندې دا زمونږ ایمان چې د اسمان نه ټول کتابونه څومره راغلي دي سلور د پاسه سل صحیفه ټوله کتابونه ټول سلور د پاسه تل کتابونه اسمان نه راغلي وقتن په وقتن زمون په ټول ایمان دی چې وقتن او په وقتن الله نازل کړی دي لیکن عمل په خپل کتاب کو ولی هغه منسوخ شو دای ناسخ راغی هغه منسوخ دای ناسخ راغی بد دی وای من بعد ما استجيب له حجتهم دلیل دین دی یا دلیل دی وای دین او دلیل دواړه ویل شي اخوت دې د پاره مې نازل کړې دي ولي دې ته وګور الله الله غزا ته انزل الكتاب چې نازل کړې دي کتاب فالاختلاف باطل اختلاف باطل بالحق فاقصر والميزان ويدل على ميزان العدل او دال کې په دې باندې میزان د عدل فی القیامت په قیامت کې والمیزان انزل الكتاب بالحق نو قران سره میزان راړ طالبانو میزان قران په دیول راړ ځکه قران افراد تفرید ختمي قران تا انصاف تا عدل تراولی والمیزان ذکر آړو دا میزان ذکر عدل په عقیده کې عدل په خوې کې عدل په عمل کې دا ټول وساتي نو په امور ټولو کې به عدل ساتي ښا افراط تفرید باندې کې ګور اسراف شواله دې په میان کې وخت کې بین ذالک سبیلا افراط تفرید پکې نه انزل الكتاب بالحق فحق ثرا والميزان انا ذل کړي میزان په دې میزان باندې میزان د آخرت دال میزان د آخرت په دې باندې دال کنه امیزان نازل کړي میزان میزان عدل دی حق دې در کړي دی لخوا کتاب دې در کړي دی عقل دې در کړي دی د میزان نه مراد عقل لخوا ځکه عقل رسول تبعی دی دی همیشه تا ته خکار خي نو عقل پس روانه کنه ولي هوا خواهشات پس روانه وما يدريك اسه شي پوهه کړه تعالی را لعل الساعه پته در قیامت قریبا قریب دی دغه قریب دی قیامت قیامت قریب دی طالبان ولي قریب ورته وای ځکه اذا مات الانسان قامت القيامه چې انسان مرشي قیامت په قائم شي قیامت په قائم شي ويستعجل بها الذين تلوار کوي بها په قیامت باندې الذين هاکسان لا يؤمنون چې ایمان نه لري بها په قیامت په دې قیامت راولا ته ګیدړ نه کمه کلی ښا یو زمیدار ولا زمیدارانو ګیدړی نیولو پیسې چل کو پوه شو دې مړو مړو دې مړو څه کو ګیدړ سره هغه یو پکې وی سره مړو یې سلا خو شي هغه تنگ شو چرته د کور نه وی و اوړو مثالی او غوخه او دا وای براړي دا پکې دی به دی په خپل مړ شي چې کور ته بداراړي دا براړي دا براړي دا براړي بده به په خپل مړ شي هغه هغه نه تنگ شو کنه نو خپل خبره کول چرته وعده کړو نو وی نو له سره موږ کوئی مثالی غوقی او غخراړه سبزی راړه تلکاری راړه دار راړه دا پکې دی په دې ممون شي وی هغه دغه نه تانګو هغه نور وی نه مړ پرې دا مړوي هغه ګیدړ ورته وی او خبر اوري کما مړوي خدای مغرقه قیامت راځي قیامت راځي ساده خلک ویریدوي خو یو یقین په خدای وساتي قیامت راځي په قسم ورته خور یقیني ولا ورکړه ډیر ساده خلکو کی دړې پرې خو دی وجه د دې کو نه کې قیامت ته پرې کې دی چې پرې خو دا هغه ورته په لودري دی کمقلو که په چاو که په چانو په ما خو کنه نو دا خلک د ګیدړ نه هم خمقل لخه دا قیامت را روان نه دی د ګیدړ بچیا ګیدړ نه دی عقل کم دی که په چا دی که په چا نه دی په مون خو ده کنه د قیامت پته لګي سار به ما خام بني مو شي ګنټه کې مخ کې به ګنټه رتبه نه دا ته نو تاسو والذین آمنو هغه ځان چې ایمان لري مشفقون یریدون کی من هذه دی قیامتنا مؤمن دی یریږي د قیامتنا سمې کړی دی ولا ته تیارې مې کړې ده زو الله پاک څخه او الله را لږ کې من عامات را کړې دي موږ دای شکریا ادا کړه نه انها الحق دا قیامت حق دی الا خبردار ان الذين كسان يمارون چې جګړه کوي شک کوي يمارون جګړه کوي او شک کوي په ساعت په قیامت کې قیامت کې شک دی جګړه کوي نشته دی تاب لفي ضلال بعيد په گمراهي بعيده کې دي عن الرحمت د رحمتنا لفي ضلال بعيد په گمراهي بعيده کې د حقنا د رحمتنا د رحمتنا لري دي بدبخته د هریان دی اوس ګره قیامت نه مني روسیان دي چینیان دي څومره ډیر دي قیامت نه مني وای شو نو دا بدبخت نه دي نو دا ولا الله نه ورګي ځکه جهنم ته را وعده کړی چې دا کوم بده نو اخیر دا غي د کولو د پاروم څخه خشاک پکار دی کنه دا ټول خشاک د جهنم دی ذرانا لجهنم الله ورتوي توبه وباسا الله ورتوي ګور تاسو سلو کالو شرک د سلو کالو شرک د 200 کالو کافری توبه وباسا زردار تمام د الله دې دلوار ته وګوره ایمان را الله لطیف الله بارک بین خبردار دے الله بارک بین خبردار به عبادت بندگانو باندې الله لطیف ته مهربان دی دا څه معنا کوي عبادی په بندګانو باندې او دای مهرباني دی رزق من یشا رزق ورکي هغه چاله ترضا وشي رزق ورکي هغه چاله په لطف خپل سره ترضا وشي الذين يمارون في الساعه تحت لطفه الساعه الله لطیف دے بارک بین دے مهربان دے په بندګانو رزق ورکه هغه چاله ته رضا وشي نو رزق دو قسمه دی رزق موهوبي رزق کسبي سو کسبي رزق خوري سو موهوبي هو القوي العظیم دا الله تعالی قوی دی قادر دی پارشی باندې عزیز دی غالب دی پارشی باندې من کان یرید حرسل او تو جراد لري د فائدې حرس من په فصل فصل فائدې معنا بکې هغه څو چې اراده لري د فائدې د آخرت د فائدې د آخرت د کامیابی نزيد له نو زیاتې ورکوم د لر فی حرثی په عمل لدکی زیاتې کوم د لر فی حرثی په عمل لدکی ومن كان يريد الحرث الدنيا هغه څو چې اراده لري ترهیب دی هغه څو چې اراده لري د فائدې د دنیا هر څه دنیا د فائدې د دنیا د نفي د دنیا د زیب زینت نوتی منها زور کما غتا منها دا غنا ما قسم له چې تقسیم سره مقرری وما له فی الاخرته نشته د لر په اخرت کې من نصیب عیسی د کافر عیسی نشته ده د کافر عیسی شته خدل به نور کې هغه مسلمان لور کې ښا هغه حدیث تشریح کوي د کافر عیسی په جنت کې ده او د مسلمان عیسی په دوزخ کې ده نو د کافر عیسی د جنت مسلمان لبور کی او د کافر د دوزخ ته هغه با د کافر دو د کافر د د مسلمان د دوزخ هغه څه چې کومه ده هغه به کافر لور کی برابر به کنه ويبدل الله سيئات بالحسنات یو پکې دار راځي ښا الله تعالی ذات لوی ذات دی نو حظ الدنيا من وما له في الاخره من نصيب نه ویل الاخرت نه ایسا په اخرت کې ایسا اخرت کې ځای جنت کې نشته ښا تکوی هغه ولا بدل کې دی علی مکی ته وایو شروع کوي الله تعالی په تاسو ولې دین نه تختی دلیل ورته وایي چې شرک څه کوي کوم وخت ام لهم ايدي اهل مکه ولرا شر ام لهم شرکاء ولرا شریکان دي خدایان دي شرعو غوړه کړي دي شرعو اختارو مختار کړي دي غوړه کړي دي لوم دی لره من الدين دي ديننا ما هغه دين لم يأذن به الله چې اذن نه کړ په دين تر الله کفري شرکی دين شرک او کفر باندې الله امر نه کړي ان الله لا يرضى لعباده الكفر ده کنه ولولا کلمه تخویر د کې جرنه وی کلمه د فصل لقضیه بینهم فیصله وشو په ما بین د کې حالا وان الظالمین په دې ظالمان لهم عذاب الیم دې لپاره عذاب درناک دی په قیامت په قیامت کې دوی عذاب بوله ورکی نو ته به ویني څنګه دا کافران به ټول داسې په یره کې تر الظالمین ویني و ظالمان مشفقین فی یریدون کې په دې قیامت کې داسې به یریږي مما کسبو دا نه چې کسب کړي شرک کړي مما کسبو هغه چې کسب وهو وهو دا جزاء دا عمل ده يعني وهو دا عذاب واقع بهم دا عذاب د جهنم واقع کیدونکې به په دې باندې قیامت کې هغه به خود یریږي نو چې ورته ګوري زمونږ دا غال بشارت مؤمن ته وي و مؤمنه صبر کړه والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړي عمل صالح کوي فی روضات الجنه په باغچو جنت جنت کې وي مزي کوا لو ما یشاءون دی لراغلی چې دی رضا وشي عند ربهم پني درب باندې خراس بیا مزي کو ته سوره تکلیف دی ذالک هو الفضل الكبير دا جنت فضل کبیر دی ذالک الفضل الكبير بل ځای کې وی ول فوز العظیم دا فوز عظیمه ده پرې کامیابی لوی ده دا فضل لوی ده فضل کبیر جنات عدن الف تیر شوی ده ذالک دا جنت الذي اغ جنت يبشر الله چې دیر ورکه الله تعالی عبادو بندگانو مؤمنانو لا عباده مؤمنان له پدې زیر ورکی ښا تکلیف کوي روزه دا تکلیف دی دا کوي عباده بندگان خپل عباد الله څوک دي الذين كان امنوا چې ایمان راوړل فعملوا الصالحات عمل کې صالحا قران خپل تشریح کوي عباد الله کسان چې ایمان راوړل فعملوا الصالحات او عمل کوي دا عباد د الله تعالی دي دا نورم عباد دي پیریان بنی ادم دا الله بندگان نه دي او غنا فرمان دي اصل بنیان دا دي غنا فرمان دي خپل بو سغي وزي چې راشي درته ووام يبشر الله عباده چې عباد بندگان د الله تعالی چې ایمان او عمل صالح قل ورته ولا اسلکم علی ز سوال لكم تاسو علی په دې بیان د قران باندې اجر اجر عوض تنخوا بدل زه تاسو نه اجر تنخوا نه غواړم زه تاسو نه ما په دې څه پیسې غوښتې دي غواړم یا تاسو سما ویلې دي زلالتن صراحتن هوای لکه زما لکه ټیک ته تانه نور سره دوستی خو پاله کنه دوستی خو پاله نو خپل ولی خو پاله کنه ته زما خپل نه د کلی منی د وطن منی عزیز منی لكن اسالكم ان تؤدوا قرباتي بغیرتو خپلوی خو را سره پالای کنه تاسو خپلوی هم پرې خدا هغه تعلق هم پرې خدا سله رحمی هم پرې خدا نو کافر سله رحمی څه پیژني خو دشمنی د پیغمبر کولا چې تولې دا مسله کې نو الله ورته وینا ز سوال نکوم تاسو نه اجرا الا الموده في القربى لكن اسالكم ان تؤدوا قرباتي لیکن زه سوال کوم تاسو نه چې خپل ولی قرا در ساتي کنه ټیک دا مسله مې نه مانی نو خپل ولی خو ساته زه نه سنغواړم نو خپل ولی خو ساته کنه نو تاسو دوره بی غیرت یې خپل ولی پرې خدا دا باندې سره ډیر پټ سترګي خان خوش ادا شته په دنیا کې ټول عمر ور سره خو کې او کې او کې خوش یا غوي تا ما سره سکړی دي دا ځامن دی پلار ته وای وای تا موږ له هڅه کړی دي وګوره دې د خرزوی ته وګوره وای تا موږ له څه کړی دي دا دا فطرت دا ته دي دا هغه انسانان دي اوس دا هغه انسانان دي چې بنيان خوري ښا په ډیر اخلاص یو پسل چې ډیر اخلاص یو په وسوا زیاتوم ولا ان الله غفور شکور الله بخون کې شکور قدردانی کوون کې استاد اعمالو ساده اعمالو قدردانی الله کوي تنافي قران ته تا هر څه پرې خولې دي اتناسي الله قدرداني کوي شکایت ام یقولون بلکې وای دا کافران اعتراض کوي افترا علی الله کذبا جوړي په الله تعالی باندې درو دا کافران وای دته خدای وحی نه را لېږي دا دې په خدای درو وای دا پیغمبر نعوذ بالله تاسو دې دې خبرو ته وګورئ دا کافران وای نه نه دا ته خدای وحی نه را لګی دا دې په خدای درو وای افترا علی الله کذبا جوړوي په الله باندې درو فاتا منك ولذلك الافتراء فرضا تا اتاو کړو یو ټکه نو یختم علی قلبها مهر به ملګول پر رستا باندې دا الله قانون ته وګورئ ښا دا الله قانون ته وګورئ الله وای کتا یو ټکه په ما ویلو یو ټکه زیاد یختم علی قلبک نو ما به مهر لګولو پتا باندې نو په قران کې د چې تا ته توام اق وحي بیان او بس او کتا د ځان نه سووي نو بیا د الله عذاب ته ټینګ شه پیغمبر ویلي دي من فسر القران برایه چا چې تفسیر د قران پر رائے وکړو کاغه صحیح وی ګوره ښا هغه صحیح وی فلیتبوا مقعدو من النار تا ځان له کندو کته په دوزخ د ځان په قران کې تفسیر وکړو په یو تفسیر والا یا چې هغه کړی دا کوا یا چې اسلاف کړی یا تفاسیر کړی دا په ایمان والا بس هغه ته تفسیر لیکلی دا خو د ځان نه مو آیا چې ځان نه جوړ نعوذ بالله رجل الله ځان نه کند جوړول دي په جهنم کې خان دي کې خیال پکاري طالبانو وای دا جلالین ویل دي معارف ویل دي فلاني ویل دي طالب بس په چا باندې خو ځان خلاصو دا ډیر ګران کار دی ان یشاء یختم علی قلبک اوس الله اختیار دی دی وی افتراض دا کافرانو دی رسول پاک دروغ جوړ کړی په الله باندې الله ويم الله الباطل محو تعالی باطل محو کوي هلاکي الله تعالی هغه باطل لرا الشرک یهلکو لا يترك ذلك اذ انه ذبيح نه وباسي يمحو الله محوکی لرکی الله تعالی باطل لرا ويحق الحق ثابتي الدين الحق بكلماتي فكلمو المنزلة في نازل کړی دي دین اسلام ثابتي انه عليم بذات صدور دا الله عالم دي فاطرار د سينو باندې ټول ساز سيني رازونه الله ته معلوم دي ترغيب الى التوبه وكم بختو د توبې وخت بیا بسکوي ځن کدن بیا بسکوي یجیب الله دعاء المؤمنین قبلوی الله تعالی کتان له ایمان راوړل او عمل صالح کوي ويزيدهم ذاته ور کوي دی لر من فضله د فضل خپلنا فضل خپلنا ذاته ول ور کوي نو دې ذاتی ډېری معنی دي علم معنی عمل ورکی او دیدار ورکی او مال ولا ورکی عزت ولا ورکی من فضله کې ډېر خبرې دي والکافرون کافران لهم عذاب شدید دې د پر عذاب شدید دې سخت دا جواب دا غلې الله لطیف قابل التوب قبل ان کې توبه دې الله بارک بین خبردار دې قبل ان کې توبه دې اوس ورته وایو سوال دا دی الله دور لتی مهربان دی کنه نو دی ټول خلق له کلا او رزق له نور کوي په مسلمانانو لا چاله تنگ رزق ور کوي چاله معمولی رزق ور کوي چاله ډیر رزق ور کوي چاله په تکلیف ور کوي ها چاله څنګه ور کوي چاله څنګه نو دی ټول له علي سویه یو شان برابر ولې نه ورکول الله دا څه کمې لري خورا ورو به پی ورکو به ولا به موسم باران وری طالب رزق دې نشر کوله الله وی دا زما اختیار دی وګوره یو دوايي ده او ته بیمارې ډاکټر وای دا به یو چمچه خوري که درې چمچه یې کړی مړ بشي نو کرې دې کله ډیر کا آرامي بشي کرې دې کله ډیر کی آرامي بشي بیا نو الله تا آرامي کینا ته دغه شان خې لو بسط الله رزق لعبادي لبغوا لو بسط الله رزق لعبادي لبغو دا غي په جواب پوښوي لكن ينزل بقدر ما يشاء دې یاد کې د ټول دنیا جواب دی چې لګ ور کوي دا ولې لګ ور کوي پښتو کې جواب دی پرورش سره کوي د پښو خواري وی د خواري پښو لا بدی نو کاری یو پښو تا وساتله په پرورش لوی کړه لیکن دا غیر نوکاری بیا ډېری بدی چې پتا لګی ازي خوخه در نه اوچي ته ښا دا پښتو کې د تمثال وا وی پرورش ته لکوي د پښو خواري خواره پښو لا ټپ ټیپا وی د خواري پښو لا بدی نوکاری هغه چې لک خشي ته بیا دا غنو کارو ته ټینګ شخه لو بسط الله ورق لباده کبا کلاو ک الله تعالی رزق د پاره د بندګانو لبغو فی الارض بغاوت بکی پزما کی د الله نه باغی شي د پیغمبر نه باغی شي د دین نه باغی شي کنه پرې د سره دین خبره دین ستوي بغاوت پکې پیدا شي نو دل زیات نه ور کوي ولي کافر بشي او مدارک کلی دي کدا مالدار سره اکدم عجز کی نو دې به کافر شي دا مالدار سره دی او ډیر کروپتی دی او دې اکدم عجز کی دې به کافر شي اکدا عجز خوار دې اکدم مالدار کی نو دی کافر نو الله دواړه په ځای ساتي او ثم کافر کیږي د دوی ثم کافر کیږي زه تاسو په مرتبه خپل کې ساتم ښا رته خو الله تعالی دا کمی نشته دی او د دولت کمی دی نه د سرو نه د سپینو کمی نشته مخکې راځي لكن علت دا ده فائدې دا د طالبانو ته لو بسط الله رزق العباد لبغوا في الارض دا یا ساتي کله کله سړی ته ډوړای او چې ملاوي دا یاد یاد کا کله کله چې او چې ډوړای ته ملاوي شي نو هغه سړی یاد کې چې دا غنوړای نه تیریږي او شکر دې ما خو تیریږي وي هغه سړی یاد کا چې هغه ته په شفای باندې اړي نو خپل به خپل به خوشاله شي هذا اشياء تعرف ولكن ينزل بقدر ما يشاء لیکن نازلې په مقدار سره هغه چې رضا وشي انه دا الله تعالی په بندگان باندې خبردار دی او بصیر دی دلیل توحید عقلی الله وی رزق په ډیرور سدي والذي دا الله غذات ينزل الغيث نازلي باران من بعد ما قنتو خلق نا امید شوی من بعد ما قطعین قنتو چې خلق نا امید شوی الله تعالی باران نازل کی وينشر رالی کی رحمته باران خپل وهو الولي الحميد دا الله تعالی ولی محسن دی حمید محمود دی په خپل صفاتو کې ولی دی تاسو احسان کوي باران در باندې اورو موسم داسې یخ کې اوس پاګلان دي چې ابتباد ته دي مری ته دي پاګل تعالی شاه منصور کی مری جوړ کړه ومن آیاته بعض آیاتونو توحید الله تعالی عقلا پیدا کول اسماء خلق السماوات پیدا کول اسمانونو د زمکو دي وما وما بس فيما غج خوار کړی بس خلقه خوار کړی دي او پیدا کړی دي فيه ما قد ازمک اسمان کې من دابت دا غدابونه وهو دا الله تعالی على جمع په اعاده دې دوباره ژوند کول باندې اذا يشاء جرذا شي قدير قادر دې الله تعالی وما اصابكم نرثي تا تخويف للظالمانو وما اصابكم نرثي تا من مصيبه دي مصيبتنا کله انسان ته مصیبت راځي مرض راځي تکلیف راشي دا راضي او دا د مؤمن د پاره خیر دی مؤمن د پاره ولې خیر دی حدیث شریف کې راځي یو تبا یو تبا پتا را لدی یو کال ګناه در نه وړو دوره دې تبا دو کال ګناه در نه وړو لکه تبا من فیح جهنم دی دوزخ نه پتا به بچ کړی بل مرض درمان راوستو شوګر در باندې راوس خوراک ارخي در باندې بند کو تکلیف درته لیکن فائدې التوی دي هغه انعامات چې تا ته ملاويږي په دی باندې کوم ګناونه ستا معاف کیږي کوم اجر خدای درکړي نغینه قطنی خبر کنه ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم فسبب دای چې کسب کړی لاسونه تاسو ومن آیاتی بعد د آیاتونو توحید الله تعالی نه بحری دلیل ورته وای دا بحری انعام د بحر د نعمت دا د وچی دا د بحر دا د بدن دا د بدن دا د زمکی دا د وچی دا د بحر نداء البحر ومن آيات بعض آيات التوحيد دلت الجوار بيړی الجوار بيړی دی بيړی لولی کشته بيړی لانچونه او شیپونه دا غنی ښه الجوار بيړی ته وی کشته ته وی فی البحر په دریاب کې کل اعلام پشان غرونو یو غر را رواني دا ثقه د جیت چې د وګور رواني لري نه ګوري کړه یو لوی غری خان داسې اریان مې داسې جیزونه چې ټول شاه منصور پکې راځي نو نور لوی لوی جیزونه دي کل اعلا ان یشا کرضا او شد الله یسکن الريح وبس وبدری بعد بعد بودی په بعد دی ښا په باد باندې دي د دې په باد دي نو څنګه په جوړانو باندې دي نو ته به دواړه معنی کې ها ای شکر راځي شو یسکن الريح او بدري باد بادوان بودريږي مخکې په باد لې دا ټول په باطل نو بعد به ودرې نو به تبه ولاړې ای شاکر راوشي یسکن الريح او بدرې بعد اروان بکی ولا ماشين انجن به ولا روان کی انجن کی انجنان لګې دي دي دي د دریابي یزونو کی انجنان لګې دي انجن به ولا روان کی اور به پیو لګې دا وسکه بیا به ولاړی کنه دا هغه لږ بیا تعالی می کې نه کرا دی کال به پکې تیری ان فی ذلک پدې در پدې کې لا آیات دلائل لكل صبار شکور د پاره د هر صابر او شاکر دې کې لوی دلایل دی وګوره او یوبقهن یا بهلاک کی دا بیړی یوبقهن غر کې به کی ښا بما کسبو پسوي تاسو کسب کړل غر کې به کی ويعفو عن كثير اعفك الله تعالی د ډیرنا لیر تبخي ظلم مکو الظلم ظلمات يوم القيامه يعلم في جن الله تعالى څنګه يعلم وما ويعلم الذين يجادلون في آياتنا علت درسل يوبقهن هلاك بيك ولي ته دوم دا یقین دی په ضد کې ضد فما اوتیتم هغه چې تاسو درکول شي من شيء دی او شاونه فی البر والبحر په بر او په بحر کې ښا هغه کې لو بسط الله رزق لعباده فما اوتیتم هغه درکول شي تاسو من شيء دا شاونه شی مفرد په معنا د جمع اشیاونه په بر او په بحر کې ښا فمتاع الحیات الدنیا دا نفد حیات الدنیا دا دا الله تعالی تعالی نفع مقرر کړ وما هغه عند الله چې په نزد الله دی خیر بهتر دی وابقى او باقی دی هغه سدي وابقى باقی دی للذین د پار دا کسانو امنو چې ایمان راوړل دي ایمان راوړل په توحید عبادت ذکر قران مذ بس دا باقی دی فعلا رب پر خپل باندې يتوکلون توکل کوي رب باندې بر واسه ساتي رب امداد کوي رب باندې توکل کوي والذین کسان یجتنبون کبائر الاسم یا کسان چې ځان ساتي د کبیره او ګنا نه کبائر الاسم کبیره ګنا مثال په تور ګنا شو شرک شو کفر شو کبیره ګناونه والفواحش زنا موا زنا شو دا نور پر بعد غټ ګناونه ان دین ځان سات والذین اکثان یجتنبون چې ځان سات اجتناب کوي ځان سات کبائر الاسم د ګلوی ګناونه نه د شرک معصیت نه و غیره و غیره نه ان دا ځان دا غینه ساتي کبائر الاسم کبیره گنا نو کبیره گنا اتو سو تر رسیدلی دی پادې د دین سیوا وایخه ابن عباس ابن اتو سو پور شمارلی دی النور بعد وی د دین سیوا دی بعد وی کم دی والفواحش فاحش زنا شو ما سیوت شو دا نور بلا و اذا ما غدیو پا وقت چې دی او کوسشي هم یغفرون دی درگذر کوي هم یغفرون دی بخنه کوي بخنه مطلب څه پرې رسلې دی درگذر یغفرون دی بخنه کوي پرې د اسم او یا ورته خیر دی خیر هم یغفرون دی درگذر کوي بخنه کوي ورته یره تا ما ته ډیر څه وی خیر دی ما سماف کړی دی د حکم درب قبول کړي د الله حکم قبلي اقام الصلاه اقام الصلاه قبول کړي د حکم درب فاقام الصلاه یو یو طالبانو عبادت بدني کوي عبادت مالی په عطف لخوا عبادت بدني کوي عبادت مالی کوي واقام الصلاه وشوي والصوم نوافل قران عبادات دا ټول عبادتونه مالی بدني دواړه و امر مشورا بینهم امر دی مشورې په ما بین خپل کې امر د مسلمانانو د مؤمنانو حکومت په شورا باندې خبرنه په ما بین کې اسلام شورا خوخی جمهوریت نه خوخی شورا خوخی و امر شورا بینهم او کافران جمهوریت خوخی او مؤمنان شخصیت خوخی شورا بینهم تو ځای کې د شخصیت دلایل دي ښا اقبال سی وای هغه سوي هغه کومونو کې وای دا حکومت چې د جمهوریت تاسو یو شکل جوړ کړی دی په دې داسې مثال له 200 خره راجمه کا نو یو اسکار کول شي اوې 200 خره راجمه کا نو یو اسکار نشي کول دا د شخصیت مثال دا 200 خره دا د جمهوریت مثال جمهوریت داسې یو شی دی او شخصیت صحیح جمهوریت باطل لیکن اوس موږ مجبور یو بل لار نشته نو موږ مه سره ها کو ور يهوديان را باندې د مخ کنا د سلو کالو نه مخ کې دغه کوشش کړي دي نو هغه موږ هم لا غلار باندې موږ هم په غلار روان دي د جمهوریت چغه وو حالانکه جمهوریت زار قاتل له او کافرانو ای تاسو جمهوریت راولي په کابل کې جمهوریت راولي خوش قبلګا رحمت الله علیه مشکلات لیکو هغه وخت لا تصورنو ويا افغانانو علما او طالبان وګورئ کابل کې نه جمهوریت را نه ولي موږ به خاندل چې دا لاسو تقو شو کنه په مثل لاغي بس سیوا باندې دی ورخه مثال درته و هغه درته وی خره دی خواشه نو ته ورته خره ته دی خواشه اسینه چې ته ورته غټه خره دا سیوا والے دی ته پوره وایې جزاء سیئه سیئه جزاء سیئه سیئه ذکر جواب الجاهل سکوت جواب د جاهل سکوت ته فمن عفا عفا حکم ودت بينه وبين معفو عنه واصلح صالحك فاجره على الله اجر د په الله باندې او دا ته ته په زیاده بدر دوی ته غږ نه کې ندی اجر په الله على الله عند الله انه لا يحب الظالمين لا الله دوست نه غني ظالمان ولمن انتصر يا چې بدل واغست اخذ الانتقام ولمن انتصر هغه چې بدل اخلي بعد ظلمه پس ظلم د ظالمنا بعد ظلمه الظالم پس ظلم د ظالمنا فاولائک دا کسان دغه بدل اخلي ما عليهم من سبيل نشته په دی باندې مواخذه د ګناه من سبيل من المواخذه د مواخذه د ګنان ولي هغه ورته نقصان کړو هغه د سپلای پټې کړې د تیم سپلای پټې کړې ما علی من سبیل زمانه سبیل نشته دا مطلب دی انما السبيل سبيل الجرفت مواخذه على الذين دغنا پاکستان باندې يظلمون الناس چې ظلم کوي په خلکو باندې او يبغونا فی الارض بغاوت کوي ظلم کوي پزما کې بغیر الحق برنا حق پوچ پوچ بغاوت کوي اولئک لهم عذاب الیم دا کسان دي پر عذاب درناک دي لوی عذاب بولا الله ورکی چې ظلم کې دنیا کې ګرځي ولمن صبر هغه چا چې صبر وکړو صبر یو کو طالبان بل ورته بد خبرو د صبر وکړو ان ذلك لمن عزم الامور دا د بهترین امور نه ده بس پټ شته تا هغه در تر خبرې کوي اړې زور در کوي سوای تعفوک هغه په دې پوه نه شو بس پټ شته نه ذا وغفرا درگذرو که یو معنی دا درگذرو پرې دا وای تړلې نه پوي ما کار نه کوي وغفرا پټ شته نه ذالک لمن عزم الامور لمن خیر الامور دا د بهترین کارونه نه ښه عزم الامور بهترین کارونه نه دي چې بل ته د ضرر نه رسو چپ پاتې غسل دنه خوړه الله بدل پدې اجر درکې وتر الظالمین وین بت ظالمان لرا کلا لما راو العذاب ارکل چې وین دی عذاب یقولون وای په آخرت کې فی الاخرته هل الی مرد اشته واپس ګرځېدو د دنیا ته هل الی مرد رجوعا الی الدنيا من سبیل لار د دنیا تطلو لار شته چې موږ عمل وکول ته توبه وباسو وتراوین وتدیل ری عرضونا چې پیش بشری علنا علیها په دې دوزخ باندې مخکې شه دوزخ ته دنیا ته دې جرن جماعت پیژنې ګوندې اړې دا وقال الذين ابو اکسان امنو چې ایمان وروړي په آخرت کې په دنیا کې وو یا آخرت کې وو دواړه کوي دنیا کې موږ وو ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم په آخرت کې و مؤمنان وای او وای مؤمنان په آخرت کې وقال الذين امنو او یا کسان چې ایمان ان الخاسرین پس زیانمن تاوانیان هم الذين الذين يعني هم الذين خبر مبتدائک هغه ثاني خسروا انفسهم چې تاوان کړی دي نفسونه خپل ځان من کړی دي نفسونه خپل واهلهم الخل يوم القيامه فرض قيامت الا خبر ذا ان الظالمين في عذاب مقيم ظالمان په عذاب مقيم کې دي دائم کې هميشه بس ظالمان تو عذاب دائم کی وی بیا خلاصې نشته دي عذاب وما كان لهم من اولیاء نبی دی لر دوستان په قیامت په قیامت کې یا اولیاء ينصرونهم چې مدد ورکړي لر خلاص کې من دون الله ما سوا د الله تعالی نه مجال له که څوک دوره فائدہ ورکړي یا اخلاص کې یا ولا ستم اسره ورکی من قبل ومن يدل الله من دون الله ومن يدل الله وغسوجكم رايك الله تعالى فما له من سبيل نشتع لر سبيلا سبيل يسلك لتخليص الى التوبة عنه ما تتوبه وباسه يو توبه لار ده چې توبه وباسه بل لار نشته ده فما له من سبيل چې خلاصي بيد توبينا الله ته توبه او باسا راجی شه الله تعالی واتبع سبیل من اناب الیا بس انابت الله ته پیدا کا که سفر کې که جلوت کې که خلوت کې والله ته انابت پیدا کا استجیبو قبول کی تاسو سمرد ما قبل د مخکې آیاتونو سمره وي ښا استجیبو قبول کوي لربهم د پاره در خپل نتیجه سمره درتخی ان قبل مخکې دین ایات یوم چراشی غرض عظیم الشان یوم عظیم اخیری رز یوم عظیم اخیری رز دا کمرز لا مرد له نبی انکار راغینا انکار دې نه څو نشي کولی لا مرد له انکار له من الله یاتی من الله راضی بد جانب ذا الله تعالی نا دا رز مالکم من ملجا النبی تعالی رضای له پنایه ملجا ستوي تفرون الیه چې وتختی غیتا زائد پنایه یوم اذن پدارت کې وما لكم من نکیل انبی تعالی انکار د عذابنا انکو منم دا خو دلته وای نه منم پوښوي الته به ډیر خو منی دلته وای نه منو خانه او چې قیامت تراجه داسې تابعدار وای دومره جی قربان وکیل تکنه دیار لس کالا تو ورته بیان وکاو دیار لس کاله بیان ورته اوکو اوکو د سړی دامن نشوخه په دیار لس کاله کې اله درې سوا او درې نیم سو کسان ایمان راوړل هغه هجرت یو کو کله حبش او تا کله بل پله دریم سلور سو کسان ټول ایمان راوړل چې هغه ضعیفان په کوم یادې ارته په کې یادې په دیار لس کال چې مدینه شریفه ته ورته ته الله ورته وی تور راواخله دې صلاح کړې ته اسلام به غباسي قافله تللی دا او تور راواخله په لس کال کې بیا څومره مسلمانان جوړ شو لس کال کې څومره مسلمانان جوړ شو 1 لاکھ 24 هزار اصحابہ په لس کال کې تیار د جنگ برکت ته وګورخه جنگ جنگ د خانه د جنگ فائدې دي اجي مسلمان جنگ پرې خود ذلیل شو خوار شو دې داړي هم چنګي کنه ډیر ضرور سپي او چې دا کم سپي داړي چنګي دې په نشي راتلې کوش دې داړي هم چنګي دې وي ښه الکه داړي خو چنګوي کنه عرب عجم په داسې طریقه باندې کافرو ختم کړل غیرت دین حیا او جهاد چې هغه دې په ځان پوهه نه کړل ښا په الله به پیدا کې jihad به خجاری ته به نه کې سالوات به کې ته نه کې سارور به کې او کوي نو په لس کال کې څومره پیدا کړل 1 لاکھ 24 هزار صحابه دا د جبل کې بعد 2 لاکھ وایي دا د جهاد برکت دی که جهاد نه وکړي اصحابانو موږ بدل ته قران وی ناس به وو موږ پکا پکای روټای د خپل ته چو دا د مشرانو محنت دا د اصحابانو د سلف قرباني وها چې کومې جګړې شوې دي او جهاد د اعلی د کلمت الله د پاره شوی دی بیا د دې وطن چې انګريز په کومه طریقه باندې تللی دی فلته نو سی کړو سی پاتې شوی دی هغه لا خو نو سی پاتې شو هغه یې چولې وی دته پیدا شو د جهاد بس الله دې موږ ټول مجاهدینو کې حساب کی اوس خو جهاد کې وجاهدهم بی جهادن کبیره خدای دې سنگر کې توفیق راکړي او خدای دې موږ د امام مهدي ته په لخر کې شامل کړي دا یاد ساتي جهاد دې لوی برکت ته د جهاد چې کوم برکت دی دا موږ چې ناز دا د جهاد برکت نه دی تاسو وګورئ دې ته ان عليك الا البلاغ تور ترسو مکه لنعمته د نعمت د الله تعالی نه شا شاکر دی ومثالو کل عقیم نو د دې انسان مثال په شان د عقیم دی عقیم څه ته وي شنتا شند ښه اے شند ولله ملک السماوات الله تعالی د پاره با شهید اسمانونو دا ملک السماوات تصرف اختیار په انا ساجنکه دو درې جنکه ولا ورکم یو دو درې لکان ولا ورکم دواړه ولا ورکم ويجعل من يشاء عقيما یا وګرځوم هغه څوک چې رضا مې وشي به الوادا عقيما شند عقيم شند ته وي طالبان پوه شو عقيما شند نو شند کو هغه او چې هغه هیڅ نه پکې غوخي جوړ غونډه شي د ویختو نه ذاتې غټه ښکار هاي به وی بل لغاله پیدا کې الله تعالی چې رضا وشي بنا تن خیالات د جنکو دا خیال تش د جنکو خیالي بس ځان تر ولي جاي اخلي ته وی شي شني ولي ځان بس خیالات د جنکو په کې ډیر دی اکله به خیال د خود ولې خود سره ډیر نافق نو مجلس خو اثر کوي خو شي ويجعل من يشاء عقيما يوغذي هغه چاله چې رضا شي عقيما هغه کې د سیالات د خزوي ان پکې سړوي ماتو یې ماتو وایي هیڅ خیال پکې نه یاد اته ګرځي لا ګرځي نه به خیال د خزو دی نوې خیال نه سړو دی بس ګرځي دا ګرځي الله وی دا زما قدرت ته وګوري ښا دا زما شان دی دا زما قدرت دی مذکر زور کو انا یار دی یاد کې چاته وای دا فلانی فلانی بابا زوی راکو الکه بابا څخه ایجنسی ده که څه ده چې زوی درکلی ونیه ورکول ولا الله دی دا غا دوی نشي ورکول ښا هغه په خپل بیا الواد مړ شوی مړ شوی دنو طالب صدر کې دا غلط دې کما کړل وای شو دا دې خبرې کوي غلطي خبرې کوي سپويږي نه عقل پکې نشته دې سوچ پکار دې ورکون کې د مذکر د مؤنث الله دې هو دعا وکړي چې الوا نه الله دی ولور کی دا د بابا اختیار نه دی د علاج اختیار نه دی د بل اختیار الله ورکول ولا لفا عقیده کلک ساته او نا امیدی مکوا زکریا علیہ السلام له الله د دوکم سلو کال عمر کې زوی ورکو طالب د شپې ته یو کال په عمر کې درکې شوی دی وسم وای شو دا د الله اختیار دی خو نه امیدي مکوخه نه امیدي مکو انه علیم قدیر دا الله عالم دی په ګرځول دی او قدیر دی په قدرت خپل باندې هغه قدرت دی هغه اختیار کوي اوس بیان د اقسام د تصرف کوي ښا تبع صلی الله بشر رسولا تاسو څنګه وای چې په ما بین د طائف او د مکه کې بل څوک نه لوح په تار اله دا سوال تاسو غلط دی ولی دا بیان د اقسام د تصرف د الله دی اثبات رسالت دی طریقه د وحی اثبات تصرف كلها خاصه لله تعالى لا لغيره غيري د پا غیر د پا نه ده څنګه وکذالک دارنګي وما كان لبشر ندي مناسب یو بشر را دی وی مونږ ته الله تعالی وای کنه چې دا دا ما پیغمبر درولېګو مونږ ته الله وای اوه چوټا مو بڑی بات وړه خلی لوی خبره اوس الله بتاسو ته وای وما كان لبشر ان مناسب یو بشر ان يكلمه الله چې خبر یو کې غسر الله تعالی څنګه هغه الله خبر ته څنګه ټینګيږي بشر خو دې ضروري شه دې خلق الانسان ضعيفه دې خو دې ضعيف دې ته څنګه موسی عليه السلام بيوش شو نو ته بيوش کېږي نه ته څنګه ټینګ شي خبرو ته دا اقسام د تصرف او د انسان ضعف ته اشاره ده او د رحمان شان او عظمت ته اشاره ده ما كان لبشر ندي مناسب يو بشر لره ان يكلمه الله چې خبر یو کې سره الله تعالی الا وحيا مگر الهاما وحي په معنا د الهام خه الا وحيا الهاما اشاره ته وایخه الهام ته وایي او اشاره ته موي زکریا علیہ السلام اشاره وکړه کنه څنګه اشاره وکړه فاشارت الیه مریم اشاره وکړه عیسی علیہ السلام ته دا خو دې ځای کې راځي او زکریا علیہ السلام په اشاره باندې ان صلو بکرتوا تاسو مسکوي سیلای را لار رانه ګډه وډه شو یا نه پوی دا شګی دي دشت چې کم په لړ شو لوري یو جونګړه میولې ذاتي په نظر میراله چې یو جونګړه غونته ده یمه دې کې وسو کی نو لړم ولا نو ما کینا سم سلام کلام میو کو ازغه وبوي وبه مې وسکلي نیمه ورته چې سیمه ترانه خطا شوې د غاړه طرف وی هغه غر ته ګوره دغه غر ته به ځان برته دي تر بلار داسې کوي نوی ما جیب تلاس کو چیر دا جز دلته ناس دې بس کوي نو ما غلا یو سو روپای راوازه ان ولا ته وی کې دا داسې دی وی دې باندې مستاسه کارو شي داوال ورته کینا عاطفي आवाज ورته وشو احمد بن حنبل ته په دې زمکه زما داسې بنیان دي که اسمان ته وای چې زمکه لزه نصیبه اګه زمکه ته وای اسمان لزه نصیبه وشي اګه زمکه ته وای چې سرشه نو د سرو وای احمد بن حنبل وای ما چې قتل ټول زمکه ته سرو سرو او دا مې درته خو بیا به نه ویني دا مې درته خو او بیا به نه ویني بس سلام غایب شه دې را روان شو وښ په دې زمکه داسې د الله تعالی خپل کسان کې نو لري ښا په وریاضي ملک مقرر کړل کنه نه په دې ځمکه بنیان مقرر کړی دي کنه وای شي دا بعض انکار کوي د ابدالنا د اوتادنا د غوثاننا د قطباننا الکه حدیثو کې راغلي ته ته نه ولې انکار کوي وای شي او بیا کتابونو لیکلي دا دولس فرقه دولس اولیاء دولس ډلې دي دولس ډلې یو اهل ارشاد دی دا ذکر خي قران خي او دا دا دا دا اهل ارشاد دی ایولس فرقه اهل نظام دي هغه د دنیا په نظام الله مسلط کړی دی ښا هغه تا سره ما تر کار نه دی چې سکه غکوا هیڅ خدمت نه کوي لا یاسه یو جیز کې یو بزرګ نه دو دو بزرګان ناسو بل جیز مخې ته ته هغه د کافر جیزو د مسلمانانو به خاندای لته نو دور ته راته یو کتل په نظر کې دومره اثر دی بس هغه جیز خراب شه په ډوبې جو شو دا ولی په جیز کې بل ناسو ته ته وې دا څه چلو کوي وی ته ګور نه چې هغه د کافر جیت د مسلمانانو ډبول د پاره دي نستا سکار دی دي کې ستا غرشته دي ته خو د دې لایق نه دغه نه مرتبه واغه سلب کړ دینه او د جیت ته وکړه هغه جیت بیا ټیک شو روان شو دا تا کار ته دا خو الله ازمیخ پیدا کړو وجعلنا بعضكم لبعض فتنه دی باندې په الله دی ستا په څه کار دی خدای په کار کې تاغوت یواله خدای ته چل مخه ښه الله یې ویني التباغی له شهادت اجر ورکړي دا شهادت اجر بچا ورکو دا اولیاء په خپل یولس فرقه اولیاء په خپل دغه باندې ناتي ګوري قمق المولای هغه ته دا مو هغه ته دا معلوم نه دي نو عاجز بوتل پس پويږي هغه ته خدا پته نشته دی وشو چې دا څه ته وایي دا ورستو صورت کې راځي نو دا سي دا وحي الله کې او من وراء حجاب رسل عاطفي اواز او يرسل رسولا يا راولي رسول ملک یا او یرسل یا راولیږي رسولا رسول ملک فیوحی وحیو کی باذن هی باذن الله تعالی ما یشاء غجر راو شي انه علا انه علی حکیم دا علی دی دا الله تعالی حکیم دی پر رسول دی احکام کی بشر ضعیف تا وکذالک اوحینا دا رنگ ما وحیو کی لیک تا تا روحنا د قران دا وحی د قران دغه من امرنا په امر زما سره جبرئیل علیہ السلام راړي اتی وای تاسو وای مونږ ورته ناسو وما كنت تدري رسول پاک ته وای علت ما قبل وما كنت نوی تدري کتاب پیجند مل کتاب وسد عظمت د کتاب سد عظمت د کتاب تا پیجند نو رسول پاک ته د نبوت نمخ کې عظمت د کتاب نو معلوم ځکه وحی نه شروع شوی کنه ولل ایمان او نو معلوم تا ته عظمت او شرافت د ایمان چې د ایمان کم عظمت دی کم شرافت دی کم مقام دی کم الله څخه شان دی تا ته خدا پته نه و ولكن جعلنا ولكن دليل عقل لیکن ما وګرځو دی قران لره نور نور نهدی به هدایت کوم په بیان د قران سره په دې قران سره هدایت کوم په دې قران سره لار کوم هدایت کوم به په دې قران سره من نشا او چاته زما رضا وش من عبادنا د بندگانو زمانہ باندې قران باندې هدایت کوم اوس خوش قسمت سره چې خپل ژوند په قران برابر کی خپل ژوند په قران باندې ټیک کی وانک لتهدی او تب هدایت کې وانک لتدعو ذخا دا لتهدی په معنا د څه ده لتدعو ده وانک لتدعو توبلی الى صراط مستقیم لار برابر تا او کتی په معنا د هدایت اخلي نو بیا به داسې وای و انک لتهدی تب اراءت طریقې خې لار د لار بخې د صراط مستقیم لار به برابر هدایت به کوم الله وای لار برابرول ستادي ته ماري ګلې دې د پاره هاذا صراط ربک مستقیما بلغوا اتل ما وحی الیک هدایت زما کار دی صراط الله لار د الله تعالی الذي اغا ذات د الله تعالی لار د الله او الله هغه ذات له دلر پارا ما فی السماوات هغه چې په اسمانونو کې دی هغه چې په مګی دی الا الى الله تسير الامور خبر دی الله تعالی ته ګرځي امور ټوله كلها ټول خیر وی او که شر وی دی الله تعالی ته ګرځي امور كلها نو طالبانو سوره شورا کې الله تعالی مسلې بیان کې عقلیه او نقلیه عقلیه دلایل هغه بیان کومه کی صورت ده توحید رسالت تیر شوی دی سورته زخرف دا سورته زخرف نازل شوی دی پس د سورته شورا نه په شورا کې ورته وي مشورې کوي ښا رب دې نه ما قبل سره دا دې مخکې وي د غیر الله رسالت رسالت سره وحي د وحي سره مربوط شو دا ربط ده او مخکې ورته وی شورا کوي مشورې کوي د جهاد د پاره مشورې کوي امور د دین کې مشورې کوي مؤمنانو په مشورې او کار کوي خالص بسم الله شروع کوم په نوم د الله الذي بين كتابه الرحمن حامیم بحلمنا ومجدنا قسم دي په حلم خپل باندې دا الله صبر صبر دي حلم صبر ته وایي قسم دي په صبر خپل باندې الله وایي ومجدنا په لوی خپل باندې دا الله لوی ته وګوري عظمت ته دې ځای سره ولې لګي ګور تفسیر کمال کې تفسیر الرحمن خپل ځای سره ځای راو باسخه ولې ځای راو باسه به علمنا و مجدنا ذکر والقران المبین قسم دې په قران مبین باندې قسم دې په قران مبین باندې نو جواب د قسم څه دی وای محذوف راو باسه انت رسولی تزما رسولی نو مقام سره غلا غراو باسخه بحلمنا زما حلم ته وګوري صبر ته د الله نه لوی صابر ذات بل نشته دی مجدنا لوی زما ته وګورا دا لوی ته مې نه ګوري پوری کې له جمع را ولم ته زما دی لوی ته وګورا کنه دا لوی ته مې نه ګوري والکتاب المبین او قسم می دی په کتاب مبین باندې کتاب مبین قران دی قسم می دی په کتاب مبین چې بیان تاسو حلال او حرام المبين بالحلال والحرام کار دي په حلال او حرام بیانې درته ما جواب د قسم انت رسولي راو باسا ان جعلنا په دې درما وشي دا تاسو عاجز وي د فهم د دین به د لفظ نه د لفظ د عربینا نه پوي دی وانه ذا قران في ام الكتاب په لوح محفوظ کې ام الكتاب لوح محفوظ توي لدينا ما څخه لمسمى ده لعلی علی دی ذی حکمت دی حکیم حکیم دی ذی حکم مسما دی په علی او مسما دی په حکیم ما څخه الله د دې یو نوم علی دی او بل حکیم دی ښا الله څخه مشرکان یې نه مني قدر نه کوي نو باندې کوم درنه لکه تړې ویل کې ته تابعداري نه کې تنخواه در نه کټ کوم یو سړی تا څخه له لسته کسان شل کسان هغه تا تنخواه کټ کوم ته تم کار نه کې الله وای تاسو نه مني قدر نه کوي عزت نه کوي اجي ګوري سوځي با توفیق در نواغ بندول دا مطلب توفیق در نوالم بنش ګوري بنورته وای بنا اوري بنا وګ بنه کیدی یو معنی دا دا افنضرب عنكم الذکر منکم دا قران د تاسو بل طبع الله ولته تعبیر ذاته وکړه مور والد الله پرونو دی باندې بل ختم الله على قلوبهم مو ختم طبع بل ران علی قلوب دی به قلوبنا غلف رونه زمونږ باندې دا ټول تعبیرات دي مطلب یو دی چې وبن کوم دا قران د تاسو نه توفیق بدر نسل کوم سنده پشان به پروت قران ته بنشرات لې ان کنتم قوم مددی وجنه چې تاسو قوم مسرفان تسلی ورکی رسول پاک ته مخه پکېږه کدی نه مني بد رد وای وکم ارسلنا ډیر ملګری من نبی دا نبیاننا فی الامم الماضیه فی الاولین فاولین مسرفانو کې هغه اولین اولین مسرفانو کې ما نبیان لګلیو وما یاتیم نبرات دیت من ذکر من نبی دی او نبینا دیو نه راغلی دیت دیو نبینا الا کانوا بی یسالم مگر هو هغه پیغمبر سره استهزاء کوونکی استهزاء به کول انکارهم من التوحید مع اعتراف فی الجواب فالکنا تخویف دی علاق کما اشد منهم سخت دین منهم دین بشن په قوت کې ومذا مثل الاولین تیر شوی مثال الاولین عادیان سمودیان او تو ګورا دای کسی وګورا عجیب کسی تیر شوی ښا ولئن سالتم خامخا کته سوالو کې دینه ژوندۍ کوم پاغي سره یو اتازه کوم پاغي سره روخانه کوم پاغي سره تر تازه کوم روخانه کوم ژوندۍ کوم بي په دې باران سره بلتم میتا هغه کله مړ کذالک تخرجون من القبور دارنګ تاسو بخاری شي د قبرونه په باران سره والذي الله غذات خلق الازواج پیدا کړی اقسام کلا ټول لكل نوع متفاوت چې تاسو برابر شي په شاګانو دا غي باندې نور اسمان لټای واړی کچر باندې لټای واړی ثم تذكروا بقلوب يا بيات کې پرونو باندې نعمت رب نعمت رب فی تسخیرها شګور دا اسرا له خدای مسخر کړي لته وي ادیسو او تختی دې بس راټینګي اذا استويتم پاوجه برابر شي تاسو په دې شاد اسمان دی وتقول بالسنتهم وای په جبو خپل سره سبحان الذي پاکی دا غذات لره د شریک نه سخر لنا چې تابع کړي موږ لره هاذا دا اسوق وای وما كنا له مقرنين انو موږ دې لره تابعدار کوونکی مطيعين دا هم موږ نشو تابعدار کوله دا خو الله تابعدار کړي دومره اتی دوره طاقت مندي هغه راشي تاخوا کې ودري ته سور شي ان الى ربنا منقلبون امنګ رب خپل تراجي کې دونکي بعد الموت او چې تر خدای تابع نشي دا څه کوي چې ګوره اس غناور بیړای دا ټول ما ستابې کړی دي ستا او ته د چا تابع شه د الله تابع شه پس هر څه بټی کی نظام بټی کی دا هر څه ما ستا تابع کړی دي او ته تابع شه انسان د چا د الله ته د الله تابع شه هر څه نظام بټی انسان د الله نه تابع نه د خواهشات په دې ګرځي په برباد په دې ګرځي د الله مخالف د پیغمبر مخالف د قران مخالف نو الله په ذکر افتونه او مصیبتونه راوځي ها دا څه نه راځي ښا دا چاپیره چې وربلې زما او ستا عمل له دا زما ستا عمل له ښا دې ته نو ګورې ته ان الانسان لکفور انسان ناشاکر دې ډېر شدید الكفران یعنی ناشاکر او دویم دا کافر دی ښکارا دی د الله توحید نه مني ځکه نه مني و ان الى ربنا لمنقلبون راجی کیو بعد الموت الله تعالی تا شکایت وجعلوا له غزوی دی الله تعالی لر من عبادی د بندگانو الله تعالی نه جزء ولد ګور الله لر جزء ولد عیسی ابن الله عزیر ابن الله ملائکه بنات الله ان الانسان په دې در انسان لکفور کافر مبین خار له امین تخذو یې نسی دی اختار الله غره کړی دی الله تعالی یا نسی دی مما ذان يخلق چې پیدا کړی دی بنات لونه يخلق چې پیدا کړی بنات لونه دی الله د لونه وای واسفاکم بالبنین غره کړی تاسو په ځامن سره ستاسو ځان له ځامن خوخي او الله له لونه وای ظالمانو مخکې راځي تل کې اذن قسمت دوی دا دا تقسیم ناجائز دی ځان له زوی خوخي او الله له لونه وای الملائکه منات الله وای ذنا ورا توبه واسه ستاسو په عرف کې د عرب او عجمو د عرب او د عجمو په عرف کې لور ذات شي دي پیدا بشرا عدم چې دیر ورکه شي او دینا ما پاغه سره پاغه لور سره ضرب الرحمن چې بیانې د پاز رحمان مسله د جت مثال زل وجهه ګرځي مخداغه مسودن تور د غمنا دا في غم جني تفوس مکو هو کذيب او دې ډکوي د غمنا مسودن تور و وکذیم اده ډکوي د غم نه ولې غم نه ډکوي ها خلک پراته وی لور دي شي اوس خدا خلک برباد کوي کنه نو دا داسې براته وای مسو الله وای او من ينشأ هغه سوچ او پال د شي فل حلیت په کالو کې په زینت کې هارون ولا جوړه وخت ولا چې او زیب زینت ولا جوړه هغه سوچ او پال د شي فل حلیت په کالو کې او په الخصام دا په جګړه کې غیر مبین دی غالبا دا په مناظره کې یو په جګړه کې دوا په خبرو کې دی غالبا دا درې واړه مراد دا ور سره وا او بدري دا سدي دا دي ضعيف خلق ضعيف مخلوق الله سره شريکان کوي الملائکه بنات الله وای هغه څو نشه او چې پالل شي هغه پالل شي په حلیه کې کالو کې په خسته جامو کې او په غفام غیر مبین هغه په جنگ کې نه غالب ښه تی جنگ تک وجعلوا الملائکه اگر ذویری ملائکه د الله تعالی الذين غ ملائکه عباد الرحمن چې بندگان الرحمن اناسا جنکه دور ظالمانی ملائکو ته جنکای وای طالبانو جنک ملائکو کې نه مؤنث او مذکر نشته لقا په ملائکو کې د آیات ساتي مذکر او مؤنث نشته نورانی مخلوق دی بس نورانی مخلوق دی الله تعالی پیدا کړی نه پکې مؤنث شته نه پکې مذکر شته نورانی مخلوق دی وشو عجیب مخلوق دی او د الله په تسبیح باندې الله مقرر کړی په سبحان الله نظام دی چې په سسې مقرر کړی دی الله په عالم اناسا اشهدو الله وی خا تاسو حاضر وی اشهدو خلقهم اي حاضر دی پیدایش ته دی تفرعوا فيهم ما في النساء د دې خبرې سوال به درنه کولې شي خان وقالوا ويني لو شاء الرحمن کردا شي ود الرحمن ما عبدنا من بعبادت نو کړه الله ما لهم بذلك نشري رب دي قول باندې من علم الحجه دلیل انهم نه الا رسول مگر ته تخمین ته انکی پاندازي لګیا دي یقین یقولون بالتخمین ام اتینا بلکې ما ورګه دې ته کتابن کتاب دلیل عقلی اعطیناهم کتابا من قبلی فخواد قرآننا بل کتاب ماوی درکڑے دے فهم به چې غي په دې کتاب باندې مستمسکون مونږولې لګون کی فی عبادت په عبادت غیر الله په عبادت ملائکو په عبادت بلچا هي کتاب کې چرته غیر الله عبادت وو یو آسماني کتاب خو یو جزیه په شرک یو دلیل یو جزیه خو خی کنه بل قالو بل کې وای دي نشته دي ان وجدنا ابانا متم فلاران فل على امه په امت باندې امت دا امت د شرک ته على امه هغه امت د شرک باندې وإنا وجدنا آباءنا أمة هم اصل تی د پاره د صدا د وحدت ده په اصل د شرک باندې یعنی دین شرکی باندې وإنا على آثارهم امن په نقش قدم دا ایمان مهتدون لارون کیو تسلی اصل وای کو امت وای په شرک باندې په اصل د شرک وإنا على آثار او موږ په نقش قدم د دی باندې مقتدون اقتدا کوون کیو حق د خرل کید نیولې د فریدی نه على امه په امت داوي په نقش قدم دای باندې قل ورتوایا قال كل نذير للامم او به هر پیغمبر امت ته هر پیغمبر باغ امت ته سوي او لو جئتکم اگر کراغلیو تاسو به ادا ډیر په حق باندې ډیر په هدایت یعنی ډیر په حق مما دا ان وجدتم چې تاسو مونته علی فاهمه اباءکم پلاران او علما چې هغه د ابراهيم عليه السلام ورته مسله بیان کړې و قارون نیمنو دغه قارون انجام څه شو او د ابراهيم عليه السلام مقام کوم ځای ته الله ورسو کوم عظمت ورکو دا امت ته خیخه دلیل توحید دی نقلی په توحید باندې فإذ قال عاقبت مکذبین در تخیخه عاقبت مکذبین قارون واتباعه وقومه قارون اقوم داغه دا عاقبت د مکذبین دی اجي سوق په توحید باندې کله کولاړي عقیده لا اله او محمد رسول الله کله کوي نو دا عقیده ته وګوره وإذ قال إبراهيم يا أتكفى وجه إبراهيم الذي أبي بلار قلت فقومي قوم قلت انني براء په دې درد مصدر په معنا د بری دی ښا ما په معنا د بریم مبني للفاعل دی زه بریم مما دا تعبدون چې تاسو عبادت کوي د خدایانو زه خو زاده بوتان دا پتن درولا دا څه کولی شي بوتان وآباهم پلاران دی حتا جاءهم الحق چراغ لیت القرآن الحق قرآن حق ورسول مبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اخیری رسول مبین بیان ان کے رسول عظیم الشان مبین اخیری بیان کارا بیان ان ولما جاءهم الحق دا غزالمان دي هغه ځای دا یادونه خلګي تاسو په کوی ولم ولو وقالوا إلي لولا نزل هذا القرآن ولن نازلون جدا قرآن على رجل في سلبان من قريتين فطائف ومكة كي بل لوي سري مالدار نو عظيم لوي ما کړی دي قريتين دواړه کړي مکه طائف عظيم بالمال ډیر لوی مالدار پکې شته لوی مالدار کړي دي الول کړي له تابانه قران راغ رسول پاک ته وي وګوره په دې مکه طائف کې بل ځړې نو نو الله تعالی ورته ویل کړه خو زما تقسیم دی دا خو زما تقسیم دی تاسو خو نه دی دا خو زما تقسیم نه دی تقسیم کو ولې تاسو د الله د رحمت د دین د توحید رحمت نه مراد دین د اسلام نه کتاب درفتا نحن قسمنا بینهم الله وی د تقسیم کوم په ما بین دی کې ما تقسیم کړی دی ما تقسیم کړی په ما بین دی کې معیشت معیشت هم د زندګۍ دی د دې په من کې ما دا زندگی تقسیم کړي چاله ډیرا چاله لګا چاله لګا چاله ډیرا قل ورته وایا دا علومن فی الحیات الدنیا په حیات دنیا کې ورفعنا پورته کړی بعضهم بعض دینه فوق بعض پورته د بعضونه درجات فی تلک المعیشته په دغه ژوند کې څوک ډیر مالدار څوک لږ څوک درمیانا څوک ډیر اجز دا الله وی دا ما ګرځولې دي ښا اجز ته وی ته خوشاله یا اجز مذیبه کې پوشی اجل تويت خوشحال يا مذيبك پوشی ورفعنا بعضهم لبعض ورفعنا بعضهم فوق بعض پورته د بعض درجات فی تلک المعیشته په دغه زندګۍ کې د دنیا دا ډوړای زندگی چاله لګ ورکه چاله پیسام ورکه یتخذ بعضهم دې کې نظام دګوره ليتخذ بعضهم جوني في بعض دين بعضا بعض لر سخريا خادمان تبکار خانيا خادمان تبکار خانه جوړه کی زه پکې مزدوري کوم تبکار خانه جوړه کی نو ته کو کارخانه کې مزدوري نشي کوی کوله شل کسان دیر سلوي اتیا سل 200 په کار دي د دې طاقت ورکړه د کارخانه جوړ کړه د دې طاقت ورکړه د پکې نوکران شو لیتم نظام چې نظام تام شي ښا هر سړي کارخانه و نو ټولې به ولاړې نظام باندې چلے دا دی باندې الله نظام چلے نه مال نه ذکر رحمت ورته ور کړی دی تاسو له مالونه در کړی دي دولتونه در کړی دي جیدادونه در کړی دي حکومتونه در کړی دي اغله رحمت ور کړی دی رحمت سره وي او رحمت ربک نبوت رحمت کتاب دې نبوت ته که نبوت وایي که رحمت کتاب وایي خیر مما یجمعون به تر دا غل چې دا خلق جمع کوي دا خلق دې جمع کوي دا نه دا رحمت دا به تر دې دا کتاب به تر دې ورحمت ربک رحمت درفتا خير مما يجمعون دا به تر دا غنه چې خلک سره جمع کوي ښا او تاسو وایي وجاء ورفع بعضكم بعض فوق بعض پورته کړی بعض نه فوق بعض درجات ليتخذ بعض بعضا سخريا خادمان ليتم النظام دا نظام ته مېخه یو مالدار کی هغه به کارخانه جوړي دا لشل به پکې نوکران شي د کار ووم کی دا کار ووم کی دا دې د پاره الله ګرځي ښا غني الله دا خو زموږ ایمان دی ایمان دی پوه چې کله دې غرته وای چې سرشه نو سره به یې کنه بنده ورته وای نه غسر کیږي چې یو بنده زمګي ته وای سره شنه سره کیږي ها نو چې الله ورته یې باندې سره کیږي لیکن نظام بروان شي رسول الله حدیث شریف کې وای دا دجله نه ده دجله فرات دی بخپل ځای پریدي دی به واړیږي دی په خپل ځای به پریدي دی به واړیږي نو کته دی کې خر دی د سرو هغه براوزي چې هغه راوزي رسول پاک وي بتبذي بلبذي بلبذي اذان لبت را شو کوي انا یو کس په سلو کې ژوندې نه پاتې کیږي په سلو کې به یو کس ژوندې نه پاتې کیږي رسول پاک وي غیله ما مزي خواله مزي ولا نوځي سلو کې به یو کا ژوند نه پاتې لرشوي دا زما ده یا بل بل دا زما ده یا بل مزو ټوب سترې کیږي با وزا بیان بیخه دې دا تراشوي ورحمت ربک رحمت رسول پاک ته وي نبوت رحمت رسول پاک ته وي کتاب د رحمت طرف ته خیر دا به تر دې مما یجمعون دا غنه چې دې جمع کوي دا کفار فی دنیا لو کان المال انو نسبا شریفا لم يعطي کدی مال کې څه کمال وې نو لم يعط اعداء الله نه به ورکړي دشمنانو الله تعالی ته په دنیا کې نه به ورکړي حدیث شریف کې څنګه راځي طالبانو کشری دور د مشت وزر مر قدر الله څخه د دې سرو سدرو اسپینو زرو د دې وې ما سقاه الكافر نبه سکل کافر ته نو ور کړی او طالبانو خوشاله او سیفدی چې شکر دې چې خدای نه دې را کړی دغه قران ته ناسیخه شکر دې چې خدای نه دې را کړی دا شکنه یو مالدار ته وای تراشه وای تکینا خدای شته کاوه کینی صبر کړه طالبہ کدی باب د معاش بندې صبر کړه طالبہ کدی ما باب د معاش بندې وربد جنت اول پرانی دی خوار مسکین تا بعض تفاسیر یره راوړی دا یره نه لګي الله تعالی ګوره ها یره بنوای ځکه الله کې یره محال لا دا کوم ځای وای ولولا کچره نه وی یره داسې معنا کې یره معنا بنه کې ولولا کراهتا کراهت معنا بکې ښا ولولا کراهت کچری نه وی کراهت د دې خبرې بد ګڼل د دې خبرې دې ته ولګي هاذا مزمت الدنيا دا مزمت د دنیا د طالبانو ښا ولولا کراهت کچری نه وی کراهت ان یکون الناس شیبا کراهت د دې خبرې ان يكون الناس امه واحده چې شی بدا ټول خلق امه واحده په کفر باندې هي متفقه على الكفر بالله ټول به کافر شي کدا کراهت نه وي دا بد غنل نه وي ټول خو نه کافر کوم مسلمان به وی مسلمان به ساتم دې به د ډکی لاندې خو ساتم به کشردا کراهت نه وي دي نه هغه د سپینو ته وسرورا تختنا نو تختونه قران وی دا تخ باندې نافي تړې کنه تختونه کرسي میدونه په عطف دي طالبانو عطف پیژنې کنه دا تختونه میزونه کرسي تختونه د سپینو در وز ورپسې څنګه له وزخرفا زخرف څه ته وي سره پړکیږي کنه سره پړکیږي طالبان پړک وای ښا وزخرفا اد سرو دا ټول به مول سپین او سره ور کړیو دي کافر لا خو دومره ولا نور کوم مسلمان به ټول کافر شي دوره ولا ځکه نور کوم دا مسلمان به ټول کافر شي نو دور ولا نور کو کافر لوم په حساب ور کوي ښا ټیک د ډالر به خو یو نیم در سو ته کوي و دي خي بیا وسلو تراشي لا زی راځي دور ولا نور کوي ښا کله دا دی واری کله دا دا واری والله تعالی دی آیات تاسو ګوري ښا اوس پوه شوې په مزمت د دنیا دا اله چې چا پړو کې دا خخې کنه تاسو پړو کې خخ نه دی تاسو نه نوې ا د دې خخواله د تذکرم زه دور وړو کې قبله رحمت الله علیه و راشه را ته د آیات یاد کې ما ته وایا نو یادو له ما ته بل سمنټو کار یاد مې کو اسی به راشه وتا آیات ما ته وایا نو ما ورته نور راته نو وای دا راته وای نور راته وای کنه نه نه ته نه پوهیږي ته دا یاد کا نو بیا به راته معنا او کوله معنا یې دا غته دا معنا یې راته وکړه خیر باندې زو تکړه نو ما ورته دا ولي وی چې ستا پرړ کې د دنیا مذمت راشي دا مذمت د دنیا له او چې ستا اړ کې دنه مذمت د دنیا وردن نشي نو چرې به محبت را نشي حق حال لرونه خدای شته کې مذمت د دنیا راغله د دنیا راته تاسو کاریږي لا کوزه براته غخ کاریږي کدا ته راته تاریخه د دای په موږ دوت کړی دي دای دوت کړی را باندې په عمل کې راوستي دي را باندې او الله دا غي برکات دي دا غي دعاګانې دي اقشان الله تعالی تن ساتلم او الله مې دې ته وساتي تاسو دا یاد کړئ دا یاد کوي په معنی ځان پوهه کوي او فکر پیو کوي نو لیونی بنی یا بلیونی نه یې ښا اوس ټول دنیا په کې لیونی دي مولایان لیونی امیان لیونی پیران لیونی عوام لیونی طالبان لیونی دنیا په څه نه ویلی ونه کنه او ته دا یاد کا دي ته وګوره لونته دا مذمت د دنیا الله قران کې او حدیث شریف کې سره دي حدیث شریف کې ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب الله دنیا ورکه یا چاله چې دوسی غني ورکه اچي دوسی نه غني غل ورکه یعنی مسلمان له ورکه کافر له ورکه لا يحب والدين يعطي لمن يحب والدين يعطي لمن يحب ادين هغه چاله ورکه چې الله خوخي من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله دا دي توغوريخه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ومن يؤتى ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا خير كثير درك شوی لك انا د دې ته وګوري طالبانو خو خدای دې مونږه تاسو لا فدی باندې دا یاد کی دا به یاد کی ټول یاد کی زب سبانه بل هر چاته می چې واورو واورو هڅه څوک مخې لراي ښا او معنا په موږ ګوري معنا خو ذکر کنه دا خو تاسو خبرو کوم دا به پړه کې راشي بغداد سپتا بغداد صاحب عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه ته د بادشاه یو صوبه ورکړه پیجی دا یو خط راولېګ یې صاحب دا صوبه دا کنه لکه صوبه پښتونخوا اغلولو صوبې وي دا خپل لنګرخانه کې داخل کا چې لنګرخانه کې خوري خلک د دې آمدن دا دا دا داغه غرض ریاو د بادشاه غرض ریا او سمعت چې د بغداد ته سره لنګر سره مې دومره دغه وکړ بغداد ته ورته په خط هغه مورید ته وی ولي کده تا بادشاہ تا دو شعرونه ورته ولي کړخه هغه شعر دا دی چوچتر سنجری روخ بختم سیاه باد چوچتر سنجری رخ بختم سیاه باد در دل اگر بود هوتی ملک سنجرم زما ملک زما مخ د داسې توري لکه د سنجر چترای هغه توري کنه چترای داسې د زما مخ تور وی لکه د سنجر بادشاہ چترای چې تور ده زما مخ ته داسې تور شي ولی که زما په تصور کې د سنجر بادشاہ حکومت راغلی ته صوبه وای صوبه څه شي دی حکومت راغلی نو زما مخ ته داسې تور شي زکا دلیل وای زانګا کې یافتم خبره ملک نیمه شب کله چې مال الله نصیب کړي د بادشاہي د نیمه شپې چې الله ته پښمنی کې ودرېږي الله اکبر کې زنګا کې یافتم خبرې ملک نیمه شب من ملک نیمه روز به یو جو به یک جو نه می خرم من ملک نیمه روز به یک جو نه می خرم زبر نیمه روز صبح په یو وربشه وانه خلم وربشه باندې به وانه خلم مال الله د نیمه شپې با شهیرا کړی دا هغه وای اول منم یکی کی دری شهر هر شبی اول په دې خار کې زما زه اول منم یکی کی دری شهر هر شبی فریاد منذ گنبت افلاک برشود زما आवाज اول ګمتي افلاک ته دی ښا نه خلک د پراتی از ورته وی خلانم مال دا با شي په کار ده کله د طالبانو دا با شي نصیب کی ښا دا با شي د دنیا د عارضی دی ول عوارض لا تعتبرون دا خو زی راځي دا با شي چې رده خوشاله ته خوشاله پروا دي دي ملنګ وسا کوشوي بروا مساته تاسو وسه او ملنګ وسه دی باندې اولیاء پويږي دی باندې عاملان پويږي عاملان اولیاء کرام په دی باندې مزمت ته دنیا باندې پويږي پوښوي کراهت ته دنیا مزمت د دنیا ها د دنیا له خدای په ډیر درکې د دنیا د پاره برکت دمونه وخی په خپل بدل په راضي ابل شپه ما تاسو ته ویلو بیگانه ابل شپه حدیث هم یاد دی بس هغه یا ساتي کنه هغه وایي نه نو پروا مکوئ دنیا چې الله پیدا کوته ته بس کې وي زمرایا یې چې تاسو وایي دا هغه کوم من خدمني فخدمي من خدمك فاستخدمي بل روایت کې راځي فتعبي پس اخ مشقت کې وګورځو یوزګار نشي ګوره درنه یوزګار درنه نشي الله تعالی دې مونږه تاسو د دنیا نه غلامان کړي الله دې دنیا زمون غلام کړي دا یا ساتي الله غلام ده قال چې مونږه تاسو د الله شو دا په خپل راضي ښه اګه وی درته ډیره خلا غیر له ډیره درکې زه خو هر عالم له خدای موټر ورکی هر عالم له الله ډیره دنیا ور چې دا خلق علم تشي دا خلق دین ته خو وقار ګوري یقین ساته ما دلته یو جیسه د موټر اغسته خدای دې خوشاله ساتي زه د دې نیم وښوی همال دا خوان راکې چې بل سړی وام چې دین تراشي دې د پاره راضي اوس دا خلک دین ته دې ترازی الله تعالی دې ټول راول دین کې فائدہ ده دنیا سکے شپې ته کاله به یتیا کاله به سل کاله به لاړ مخه خوش دا دغه تلاړه کوي نو دنیا خلک نه خدای پاک دی ولا کروڑونه ورکی هر عالم لدی خدای ورکی خدای دی خدای دنیا نه بل پلنه بودی تاسو نه جی دنیا پرشي دنیا دا د شه طالبانو دا بجلی د بجلی دا نشي او کوي نه څه کنه بس کافر کوي دي کوي نه څه لري پرې دې مړی دي مړی د دنیا د کافر کوي د دنیا مړو سدي کافر کوي دي ان الله استجرابي چې هغه تو تو علاج توا شي نو بجلی کې ګوتې وهي د دې علاج دا دی موږ ورته جرابي چې ها وای شو زه د مولانا روم حقیقت دلته نشم کوله ښا هغه نشم کوله ځکه دا مصیبت ته کنه چې خپل ولا هو دا تاسو ما ډېر خبر کول غو دا مصیبت نه نو هغه درته نشم ویل تا ته خبره کوم کنه ابن بنکا یو خلا هغه با معنی خردت کړو اسی عادت کړو خرو کاسو مولانا روم دا کی تر اوس کړو ناری په حساب باندې کدوې خو مخ کې کدوې ورته په څومره د اکتفا به کېدنو هغه به ونه نور به نو دې مخبل اکتفا په هغه برابرول چرته هغه وین دي لیدل چې دا خو دا دا خو عادت خر دی راشه ته ورته پریودا نو چې هغه پریودا دا خر زور کړي هغه له خپل ته ارتر رسول امړه شوی دا چې امړه پرته دا هغه را لا خد ورته بیخ دی ودا چې دې لیدا کدو دې نه لیدا نو زه ته هم دنیا ګټي مولانا روم دا قصه راوړل نو دنیا ګټي خو به لاس تا جرابا چوي من لاس تا سا چوي دستانی چوي ښا دنیا سره لګیاي عبد الله احرار وجدي لوی ولي تیر شوی دی ته تمام اولیاء او سردار تیر شوی دی هغه دا جامی ته لړ نو دوی وی نه مردستان کې دنیا دوزو دار دا ځان سره پریوته او د شو هغه ډیر لوی سړی و هغه یو شوی کارو اسونو دا دا رمی سو یو شای نظام دوی ما دوره مدلو کې یو میاش هغه رااله ما هم په دنیا دار واوریدم نه مردس آن کی دنیا دوست دارد دنیا غیر چې دوست نه دا سم سړی دی چې دنیا دوست دوست غني نه مردس آن کی دنیا دوست دارد بدای ځان سره وی ودش ودش خانه عبد الاحرار هغه الله تعالی اولیاء ته یو شیخ کار کوي چې دې اشنا خدا ته ویلي دي سار دی را ملاقات لا هغه ته وای تا بیګا یو ویل او تا غوای ماته هغه معافي غواړي ډیرو شرمې ده معافي غواړي چې جمانه غلطي شوی دا نه پوه شوی دا دا نه نه خیر دا خبره نه ده تو وایا پیجی تیر ډیر ورته وي ځکه هغه ادبن بیا نه وي مقام مو پیجند پیجی خطا شوی ما دا ویلې دي نه مردس آن کی دنیا دو صدارت سړی هغه نه چې دنیا دوست ګڼي نو هغه ورته وی اگر دارت برای دوست دارت کې لري خو دوستانو د پاره لري کنه ناغي وجه دا ده عبد الله احرار وای مولانا هم دا خوب لیدو جامع سي چې دغه دا صورت وي قیامت دی حساب کتاب راجو راولې جامي راولې چې درالم نور ټیک ټاک ورسو خو د چا قرض وکي د چا قرض وکي پیدا هو پلاني قرض د تابانه پاتې دي په کته بوزي کته بوزي ورپسې نمبر د عبد الله احرار دا هو هغه وی یا الله زما د مال نه دل ورکا زما د مال نه د د کور برابر کا خو دې کته مو بوزا داغه د مال نه راواغست داغه پردي سړي حق ورک د د بیړای پوری شو لاړ پوری شو جنت ته نو عبد الله حرار ورته رحمت الله علیه دا شعر وی نه مردس د خدا ویلو نه مردس آنکی دنیا دو صدارت دا د جامع شعر دی هغه ورته وی اگر دارت برای دو صدارت کې یری کلری نو خدوستانو لې لري کنه خلق په پوری کوي خدای دې په مونږه تاسو پوری کی ښا د دنیا باندې سوار ګرځي خانه دا په ځان مسوري سوار په ګرځي راضی نحن قسمنا بينهم معيشتها دغه د دنیا الله مقرر کړی دا هغه به تعالی راضی دې دنیا تعالی ویلي دي الله تعالی دې مونږه او تاسو الله تعالی دې موږ د دنیا طالبان وکړي د دنیا کله راضي وي خلا خلا دا دنیا چې توخوا د عقبه خو د دنیا کې تم باندې کې جمع باندې کې من باندې کې راضا وای دي دي او رندوسا خوشوي حافظ را حافظ آمه کو نو رندی کو نو خوشباش ولی دا متجویز مسازد دیگران قرآن را دا سی موسا پروا مساتخا ترا دنیا چنا در قید کرده کی مرغی جا نتیجا سید کرده دنیا خو لري که سړی وې دنیا د یار په سر تعالی کا دنیا همیشه یاران کله کله وی لري که دنیا او خشه دې لګوي حدیث کې راځي يد العليا خير من يد السفلى ورکون کې بهتر دی دا غستون کې نه تعالی الله ذات کې چې بلې ورکه وشي او داوود عليه السلام سليمان عليه السلام رسول پاک ا د خپل لاس ورې د پړخه ابو داوود شریف حدیث ته رسول پاک سل غړي وي د لیکنه ورته پاتې شوی په میراث کې د عربو ډېری پوچې پوچې ګړي وړي وړي پاغي قوت لا يموت گزاره کېدا هم کله سخت کله ډېری معمولی نی ورځ ګړه لنګ شو ګړي आवाज وکړ چې لنګي نه نو کا شاجه سره وي ته چل ویږي ګړه لنګ شوې ښا پیدو کبل و چې ګړه وګوره بل و چې ګړه راځه وی لاله کدا الاله محدثین داغي جواب کوي چې رسول پاک په دې قوت لا يموت گزاره کیدا دنیا سیوا والی ته نه پرې خدا سیوا والی ته نه پرې خدا په دې باندې قوت لا يموت گزاره کیدا نو دنیا داسې حال راوستو چې بل شان حال راوستو دنیا به کتا سره دنیا حال وان تو را دنیا چنا در قید کرده کی مرغی جا نتیجا سوید کرده دا یو جدا رساله دا جدا وخواری خدای دی منگا تاسو لا او ای پاو دی خو پولاو دی خوا پاو دی خو پولاو دی الله دی دنیا را کئی یو بزرگ اغوی یا اللہ زما دنیا لړو نه وباسي او د لاس نه مو وباسي مې د ډیره تجربه ده دنیا مې لړو نه وباسي چې لړو کې مې د دنیا محبت دي او د لاس نه مو وباسي ځکه د ارزال زمانه ده بیا څوري ته سپک پوری ښا هغه په پویو دغه لوی ولیو یو بل بزرګو هغه مال لګلو خبر ورته راغی ویجی لانی مال ستا یو لا غټ او کړه دی الحمدلله یو ورځ دوا سلور شپږ چې تیر شو ناس واغه جمع هغه مریدان حلقه ده تا خو د شریعت نه خلاف کار وکړ هغه ورته نه سادهګانو ما د شریعت نه خلاف کار نه وکړ چې لاک فائدہ رااله نو ما دې هړه تو کړل دې څومره خوشاله شو یو نو پروايي نه وود بالکل وینه چې دا وی چې بیا افته پس د دوه لکو تاوان خبر راغی نو چې ما دې هړه تو کړل نو د وینه چې دو لکه دو پیسې څه ته وایي نو ما الحمدلله په دی ویلې دي چې شکر دې زما پړو باندې دور دور اثر نه دی د دنیا نه دی پروت ښا نو خدای دې دنیا درکې پړو دې الله وساته پړو دې الله وساته او د لاس نه دی الله ستاسو نه کمی ا د لاس د پاره مې ته نو سقول لقه دا وای دنیا په در پسې راځي الله تعالی دې موږ تاسو بچ ساتي خیال شریف ته عمران وی طالبانو دا مزمت د دنیا کې د تون طالبانو او په دې باندې یو قبلګار رحمت الله علیه پویدو مسلمه خبره ده پوښوي معلومه خبره ده یو هغه په دنیا په مزمت ویل او دا هغه درس کې دا اثر وو چې طالب په دنیا پر خدا کار به پر خدا وشي او هغه اثر اوسم دی وشي شوقي ني خوندې ني مجبورن لګیای او شوق او ذوق ني خانه دا اولیاء دا تر د دنیا کې کې دا لوی کار دی لوی کار الله دې دای په قبر کرون رحمتونه وکړي نو خو صرف دا غي وینا کو نور څه پته نشته اوس الله وی دا سرس پین ټول سړي وي ګس پر راکاږي ګس ته ګوري ښا زخرف سر سپین ان کل ذالک ندی دا ټول سر سپین لما الا لما په معنا د الا ده الا متاع الحیات الدنیا مگر نفد حیات الدنیا دا دا ټول سر سپین لما الا متاع الحیات نفد حیات الدنیا دا متاع الحیات متاع ستوي جال قلبو د دې دواړو نه خدای پاک دې مونږه تاسو له استقامت راکړي اوس الله تعالی وای دا دنیا دا د کراهت د دنیا دا مزمت د دنیا دا حقیقت د دنیا چې د ما د دنیا بدا حقیقت دی او ګوري بادشاہانو ته وګوري ټولنا قانون ته وګوري نور ته وګوري نور ته وګوري دا ټول وګوري لاړ موږ هم ته نه لار شو طالبانو وشي پاتې بشخه موږ نه بس پاتې کیږي زه کله کله ځان سره خواندم شکر دې چا نه بس پاتې کیږي ما نه بس پاتې کیږي وشي نكتب ما قدموا واثارهم لیکم چا ژوند کې څه کې واثارهم نقشه دې صحیح رښت در نسې پرې خو دي الله دې دا نقشه جایز جایز جاری ساتي محمد نزو اوس الله وی دا دنیا باندې خرابې یو سړی دنیا خرابې طالبان او بل سړی څوک تبا کوي ناکار مرګره ناکار مرګره سړی خرابې انو دا غوغه وخت اخو ليله القدر کنه ليله القدر خور وخني قارون ته وګوره نور ته وګوره نور ته وګوره نور ته راځي ورپسې دا سړی اوس الله تعالی بل لا کړ ایو ناکار سړی ناکار مرګره دا نه کار شي خدای دې چر تاسو مرګره خراب نه راوړي مرګره کوا هغه څوک چې عارضی ړوند شه د ذکر د رحمان نه عارضی ړوند څه ته وي طالبانو مسلمان دی او عوارض دی دی چې ما دکان دی ابل وې ما کارخانه ده ابل وې د دې نه نیوزګار قران ته نه برابرې شوق می ډیر دی چې راشو دا قرات چې دا عارض ډون دی هغه سوچ عارض ډون شو د قران د رحمان نه عوارض ډون کړی دي عوارض څه دی وي دکانداری دا زمیدار دا دا کارخانه دا نوکری دا دی ډون کړی باندې چټی نه غواړي دی راځو کې ولګه سلوي خره دي چټی نه اخلي ظالم چې دون جن په خون پوي شي چټی واخلا په دین به پوي شي په کروڑونو مسلې به درته یاد شي راشه قران دی ویلې په معنا نه پويږي د کرکنې په سر کو نه پويږي لګیا دي که چې قران وای په معنا یې ځان پوي کې نو په معنا یې ټول مکمل ته نه پويږي او اقتباسات کو بل د ژوند د جمع د ژوند د تیرولو د عقیدې د اعمالو د باطن د ظاهر هغه سبق ته ناخله کنه قران نه قران خو دریابونه دي دی باندې مونږ چرته پويګو ومن يعش اغزو چې عارضي ونشو لکه زموږ دارونه عارضي روان دي کار بس دا ده نو کری دا تجارت ده دکانداری ده زمیداره ده عن ذکر الرحمن د ذکر الرحمن نقيد له شيطان دا عارضي من طالبانو یو ومن يعشى بالقرات هغه سوچ اصلي لون شو اصلي لون سوګ ده کافر اصلي لون کافر ده ګورخه شکر دې موږ عارضي وړاندې یو دې بیا هم جمعه تراجي تراو کې ودرېږي او په ترجمه باندې چې زدکې نو لګ ګرمي کیږي طبيعت خرابيږي ځکه چې جهاد خبرې پکې راځي ا دې دې وینې نه یریږي دې دې وینې نه یریږي کنه دا وینې چې باز سره ویني کنه لکه زما ناسي غورځيږي بیا نو دې دی ویني نه یریږي و مې دې ځکه دې قران ته نه راځي دې کې jihad خبرې دي وشي ادا خو سره شجاع کوي بادرې او چتې نو قران ته ځکه نه راځي ښا وجد نو قران د خلکو د کول وجد دا وشي چې اول وای موږ اوسګار نه یو او بیا وای نه نه دغه سره وینه ته وندنه وباسي دا اصحابانو په لار تړي روانه دي همو خو دې وینې نه یریږو خو بتش دې هسپتال ولې خدای په خو باندې دلته په طالبان له سره راوي وینه پکاره لکه دې وینې بینګ به به خو مودا تاسو دلته راځي نو دې دې وینې نه یریږي ومن يعش عارض شو ومن يعش اصلي ړوند شو بس فرق یو پیژنې ښا په پیښ سره عارضي ړوند دی مسلمان دی او دکان کې ناس دی هغه چاړه تی راکړی را روزه راغلی دا موشي او دانه کې یا طالبان مفت بغرزي او مخ شي ور کوي نه نه الا لي خلق ومن يعش هغه زوج عارض شو ومن يعش اسري شو ومن يعشو هغه څوک چې عارضی رون شو ومن يعشا هغه څوک چې اصلي رون شو عن ذکر الرحمن د ذکر الرحمن نقيد له شیطان نو مقرر کما غیر شیطان انسی او جنی شیطانن شیطان انسی او جنی دلته دوه قسمه دي شیطانان کنه انسی دي او جنی دي کنه دا د سنه معلومه فهو له قرين نو دا انسی یا دا جنی له دلر قرین مرګری دې مرګری ښا انسی دې کې جنی دې وانهم ګوردلته ضمیر دې انهم ورته راغې ته جمع راغې ولې دواړه دي کنه په نحو کې دوه ته ضمیر د جمع راغلي کنه دوه ته ضمیر د جمع په نحو کې جایز دی ښا وانهم ان جاو که دنیا راځه دا سکه ويحسبون ګمان کوي انه مهتدون مونږ لار مونږ کیو ا دې ډیر خو خوشاله وو ذاتي مرګره خدای را کړل ويحسبون دې ګمان کوي انهم مونږ چې مهتدون لار مونږ کیو او ذاتي مرګره خدای را کړل ګور سلیماله می بودی ټیکټ را لوالیو دا سي فلم را باندې وګوري بیا مې راولي موټر ورڅخه دي او دا دي یره ډیر خسړې ده کنه حاصله اډوړای په مخري خو خبر چې کی دړان خو سی په خوري سره خوري او ډوړای را باندې وکړل کور خو نخري هل تخري يحسبون انهم مهتدون هله دا موږ ډیر خلاف یره داسې مرګره کنه زار شمتنا بس پیسې نولینو الله وی خا دا خو شیطان دی دا شیطان دی دا شیطان دی یا انسی دی یا جنی دی دا خو تا گمراه کوي د ذکر نه د قران نه د خزای نه د جمعات نه د ذکر نه مقبره نه اولیاء نه علماء نه طالبان نه بل په لدی اړي غرق شي غرقای دی ته خو غرق دی تا غرقای ګیره در اخري ارس در تبا کوي نو تبو سورته سو وای خدای دې ورته دې ته کې بس زه به دا وام خدای دې ورته دې ته کې بس و انهم تا شیطانان انسی او جن له سودون من غیری لر عن السبیل دلارنا ويحسبون ذلك ګمان کې انهم متدون من لار مندون کیو انت مر خلار منتده حتا در دې پوره انو اذا جاء انا جراشی ما تخا نو قال وی دې یا لیتا کاش کی بینی چې په ما بین زما کې و بینک په ما بین ستا کې اغمرګری ته وای ښا هغه جنی انسی شیطان ته وای کاش کی چې په ما بین زما او ستا کې بعد المشرقين بعد المشرقين والمغرب فبيث القرين انت بد مرګري وي ته انت مخصوص به زم شخه بد مرګري وي ته وتاخذ غر کړم د قران نه د دین نه د علم نه د ذکر نه فکر نه مراقبونه د استم تاخو بي خدا د دې غر کړم دې بدا وای ښا ودلته نه الته الته به وای قیامت کې ښا نو اولیاء سوئی اے برادر دور بات از یار بد بیا باغ سمی اس فخر را گرب بندی مدتی یک جاب هم اس یو سو موده په خرو کې وتړه اس را واخله خو اس بلخې اس را ول خرو سره وتړه اس فخر را اس فخر را مدتی یک جاب خر اسوګ دړ دی خرو سره یو موده رنگ او بر جا بمانت خوی او چو خرشوت رنگ به د اسی خوی په کې د خرو راغلی رنگ به د اسی خوی په کې د خرو راغلی وش تاسو باندې اثرو کې طالبانو حدیث د بخاری د العين حق نظر حق دی نظر حق دی هغه در باندې اثر وکړ تاکي هغه اثر راغی استا خودم را پاور کمال نه دی چې ستا په اثر وشي چې تیرا کاږي ځان ته ولې کې هغه دنه څه تشه تیار ده خدای دې مونږه تاسو حفاظت وکي دنه ګور ډیره ګرانه ده حدیث شریف کې راځي نیکی کول به دومره ګران شي لکه طوفان کې بل دیوا او ایمان به دومره ګران شي لکه دې لاس کې سروټ کې کې لور څوک سروټ کا دیوا وړي چې پتیلای کې څوک سروټ کني ولې چې پلاس کې دین بګران شي سروټ کنيول او طوفان کې دیو وړل بلا دا به ایمان وړل دومره ګران دی اخیره زمانہ کې خدای دې زمونږ د ایمان حفاظت وکړي اخیره خاتمه دې الله په ایمان کې الله دې موږ تاسو له استقامت راکړي او هر زمانہ کې دایري اوس ګوره موږ ګیله کوو اوس زمونږ زمانہ ډیره خلا حافظ الپوری سلور 1500 کال وشو دا غو حافظ الپوری سلور 1500 کال وشو هغه وای هغه سوایو وای چاله چې ورشم وجاړم چې ډاډ برا کی چاله چې ورشم او جاړم چې ډاډ برا کی په خلی خو ګم په وګ اسوم او خيږي د اوسانه زمانه یار غړم ټګو خيږي سپین مسلمان را تخکاریږي ناګا برګو خيږي تناب د مہر پرا کاګ ما د پتم حد باز تناب د مہر پرا کاګ ما پتم حد باز چې ورنږدې شم هغه باز نه وی لګ لګ خيږي لګ لګ بیکار مرغه ده سپینه پګړې وینم ښکار د عالمانو په سر چې ورنږدې شم پګړې ني د دریا لګ خيږي دې محکم بوټي غنم چې لاس ورواچوم چې دې به مې بچ کی دې محکم بوټه غنم چې لاتور واچوم په شوم تعالی مې هغه بوټه د خر ډګو کیږي خر ډګ دې دوره مونته جړل راکاږي دې دا زمانه د خان هغه هغه زمانه کې ګیله کړي و اوس زمانه ته وګوره بین او ما بون بعید ګلال قاری سوئی مولا علی قاری هذا زمان السکوت وملازمه البيوت والقناعه بالقوت الى ان يموت مولا علی قاری پینځه شپږ سو کاله دا بوشو سوچو کې بین او ما بون بعید خدای دې طالبانو موږ په دې قران بچ ساتي الله دې زموږ حفاظت پوښوي تاسو کنه ته په لار نه باندې ته په قران باندې روان یې قران ځان سره ګرځو او دا وایا او دې ته ګوره څه وای تا ته وانه دا قران لذکر لك شرافت تعالی ولقومك قوم تعالی فسوف تعلم درجتا کوئی شکایت واسال من ارسلنا سوالك د من دا چا ارسلنا جمالي ګری دي دیتا ارسلناهم من قبل کا بخواتا نے میرے رسول اللہ علیہ رسول اللہ اجعلنا من دون الرحمن اے گردولے ما ما سوا الرحمن الہۃ النور خدایان یعبدون جدا عبادت کول شي نور عبادت نور خدایانو نور بل خدای چرته دی دا په دال دا قصه دا قصه دا بل نبی او دا دلیل دی وګوره موسی علی السلام فرعون ځان ته خدای وی الله ورته ورشه دی خرته وای ته سوای انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري بل اله اشتري بيد الله نه چې ته ځان ته خدای وای موسی علی السلام خبره ذکر راړه چې ورشه دی خرته وای پوهه کا چې من دی وای انا ربكم الاعلى او بل څوی ما علمت لكم من اله غیری دو خبرې کړې وي ورشوي دی پوهه موسی عليه السلام ته غرقيږي تباکیږي پوهه کا ولقد ارسلنا موسى الله وما ولي موسى عليه السلام فاياتنا بدلائل معجزه سره فرعون ته ملئي سردارانو فقال وی موسی علیہ السلام در رسول د الله يم در رب العالمین يم ولما جاء عمر کاجر ایلی ته آیاتنا پایاتنا نما سره اذا هم من آیات حقنا غاری لغا آیاتنا خاندل وما نريهم هن خلما ترتیب د آیاتونو ته اشاره لخوا وما نريهم من آیات ما نخل دیتا ونريد الدی من آیات دا آیاتونو نه اکبر مگر دا بلو یوا من اختها السابقه دغه مرګري مخکې نه به دا بل ولوی راتله دی یوې نه بل یوې نه بل لوی راتله ولی هغه تیر شوی دي کنه فاخذنا امه اسرائيل را نو من اختها نو پانا راوالو نو آغلی که من جراد والقمل والضفادع آیات مفصلات الته ولی که سر پانا راوالو مولی سی بای قرآن دیر خلق دی و خرابو طالبانو ام په معنا ده بل انا خير بل کې به تريم په دې عزت سره من هذا الذي الذي موسى عليه السلام اغنى هو مهين دې خصبت دې حقيق دې د سدي وشي نو مو دادي زما دادي استاد دي دریا دا وای داسه یکاد قریب دی یبین لا ولا یکاد قریب نه دی یبین چې ښکار شي غالب شي په حجت سره په دلیل سره فلولا القي عليه اثره کولی شي نشي ورکول د اسویتن کالی کالی د سرو زرو من ذهب الذهب ذهب ورته نشترقه او جاء معه ملک یا راشد سره ملائکه که ذهب ورته غنین ملائکه خو دې ورته راشي کنه الناس قد مالوا الى من عنده مالوا الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا فقال ثرواني أو جاءهما معه ملك يا راجل ملك مقترنين معاونين مصدقين بالرسالة چې تصديق امداد فرعون قوم له دوکا فاستخف قومه سبكك الزليل قوم فاستذل وتلبس ته څنګه وایې دي ولما ضرب ابن مریم مثلا هر کله چې بیان شي ابن مریم د جهاد نه مثال نه نه او تاسو معلوم دي څه بیان شي ها کدا قوم کمنو یتد نه پويږي کنه سره حتی چې بیان شي ابن مریم د جهاد مثال نه انتم وما تعبدون حسب جهنم دا پیاد شي انتم وما تعبدون حسب جهنم تاسو تاسو خدایان دا خشاک د دوزخ یې خشاک د دوزخ یې نو چې دا بیان شي ابن مریم زموږ خدایانو کې عیسی علی السلام دی زموږ خدایانو کې عیسی علیہ السلام دی مریم دا چې عیسی علیہ السلام دوزخ کې موږ په کې په سر کې خوشاله یو ها اوس کو شوې ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يحد يضحكون داغه خان دي او وړيږي په ډړه باندې وا زمون خدایان چې دوزخ کې عیسی علیہ السلام ګل ګل موږ ورته د زخ کې خوشاله یو ښا غیرت غواړي کنه سم کافر ښا ته وسني څه د لګان دي نو دا اذا قومك منو يسدون نو موږ ورته خوشاله دا د دې لپاره مثال هغه آیات بدل ته ولي کوي ښا انتم وما تعبدون حسب جهنم انتم لها واردون چې دا ویل شي دیتا ولما ضرب ابن مریم څنګه بیان چې ابن مریم انتم وما تعبدون حسب جهنم انتم لا واردون چې دا بیان شي نو دای داسې وایو ما ضربوا لك الا جدلا اذا قومك منه يسدون وقالوا اذا الهتنا يخدایان زمنګا خير بهتر دي ام هو یا د عیسی علی السلام ما ضربو لك ما ضربو نه بیانې دي تعالی را الا جدل مگر جدال دا قول د جدال له آلتنا خير ام هو جدل بل هم قوم طاغون بلکې دا قوم سرکه خصمون جګړې کوونکې دي جګړې کوونکې جګړاوان دي اوس داغه نفي کوي طالبانو دوی اغایات خدا دې کنه انتم وما تعبدون حسب جهنم استاذ استاذ خدایان خشاب د جهنم یې نو دې په خدایانو کې عیسی علی السلام دې کنه عزیر علی السلام دې کنه ملائکی دې کنه انبیا دې کنه نو دی وی چې هغه بګي موږ پکې په سر کې خوشاله یو پښتو پښتو یو پښتونو هغه وی کا د غفار خان ایمانی را یو خدای دی وبخي وی دا د غفار خان دوزخ کې دوه سره دوزخ کې خوشاله یم اته ته پښتانو په یو ځای باندې کړو ګلارو او شي دایمه غشان کله کوخه دیکه عیسی علی السلام دوزخ کې موږ سره دوزخ کې خوشاله الله تعالی وینا عیسی علی السلام بولی دوزخ ته دی ان هو نه د عیسی علی السلام دې فرق کوي ښا ان هو نه د عیسی علی السلام الا عبد مگر بندل انعم ناجما انعام کړی علی په دبان دی ما انعام کړی دی په دبان دی وجعله وګرځولې من لر مثلا مثال په قدرت وجود بغیر د پلار نه مثلا لبني اسرائيل مثال د پار د بني اسرائيل فاتخذوا الها دي زناور ورته خدای وي دی او اله نه دی هغه خپل نه فکر دی ورته خدای وای ان هو نه د عیسی اسلام الا عبد مگر بنده انعمنا علی ما انعام کړه پابانه واتبعوني تابع شي زما هذا صراط مستقيم دا لار برابر دا توحید لار برابر ده رسول پاک تعالی وی ولا يسدنك وانړی ته ولا يسدنكم الشیطان ټول ته وی مسلمانانو ته ولا يسدنكم الشیطان وانړی تاسو لر شیطان دا توحیدنا او د عبدیت د عیسی علی السلام نه د عبدیت بوایخه انه لكم عدو مبين دا عيسى دا شیطان تاسو د پاره دشمن ظاهر دی انسی دی او کې جنی دی ښا ولما جاء عيسى ارجع جراغ عيسى عليه السلام بالبينات ومعجزه سرا قال نووي وي اي قد جئتم پدې راغلم تاسو بالحکمت فنبوت سرا وليبين لكم جبيانكم تاسو بعض الذي بعض هغه تستخلفون جتا تختلفون فی جتا تو اختلاف کو پائے کے فاتقوا الله يريد الله تعالی دی تعالی سلام ورته وي واجيعوني تابعدار شي زما ان الله قد ترى الله هو ربي دا الله تعالی رب زما له هو وربكم پالون کې زما دې پالون کې تاسو فعبدوا وحدوا توحید قبول کې عبادت کوئی توحید قبول کې هذا صراط مستقيم دا توحید لار مستقيمه ده چاوی دا ثالث ثلاثه چاوی لا نبی ولا رسول يهوديان وی نه نبی دی نه رسول لقا ان سوارا وی ثالث ثلاثه سوق يعقوبيه شوا سوفيريا سوق نصرانيه شوا سوق نستوريه فرقه شوا بیا په دای کې سوره سوره فرقې دي خانه په دې يهوديانو کې نسواراو کې بیا څومره فرقې دي دومره ډیر یو بل سره نه لګي ښا هنو دا فاختلف الاحزاب مختلف یو احزاب د نسواراو په ما بین کې عذاب د پاره دا کتاب ظالمانی د عذاب د غرج الف هل ينظرون دي انتظار نکي الا ساعه مر قیامت تاتیم چرایش دي تبغدت الناصابه بغدتن ناصابهم لا يشعرون ادي باندې کوئی دی باندې کوئی خپ وخت راتلو باندې فالناس في عذاب قیامت براشي او دا د دنیا دوستان خی طالبانو ته زما ډیر ښه دوسه دنیا کې ډیر ښه مرګره مې دنیا کې تا نه ما ته خوښ شته نه وام نه نه هو ته په ګناه را باندې کې ګناه لمه بوزي الاخلاء قران ته وګورئ دا دوستان دی قران ته وګوري او دوستانو د دنیا الاخلاء او دوستان د دنیا فی المعصیه په ګنا یوم اذن په د قیامت کې بعضهم بعض دین له بعض د پاره عدو دشمنان به الا المتقون مگر المتقیان ور متقیان چې د ګناه ځان بچ کیخه متقی څه ته وایي طالبان چې بالکل د ګناه کبیره صغیره نه ځان ساتي دې ته متقی وایي متقیان به بچ کیخه متقیان به بچ کی د عداوت هغه به دوستانی او د ګناه دوستان دا په دنیا کې په یو ګلاس باندې شراب کی دا والته دشمنان ښه اے بندګان زمانه وي خو پتا زمانه نه وي غمجن نو عبادي چې وای کنه طالبانو کافران ورانی چې راځي وې کار وشو رانی خو شي داتې وو کار وشو وشو شکار یا عبادي وي عباد خو دي کنه د خره دامن خو د سړی دامن دي نه نور عباد خو دي کنه دی وای کار وشو چپ چپ چپ چپ وای دای به ذات خفش دا کافر لکه چې خره رودلی دومره مخفش اوه مو غته نو واتو او عباد مسلمانان دي مو غته نو واتو دا څنګه چلو شو بس ذات خفه بشي رنگ به بس سر بکته کی او جاړي اوه هغه غر الذين عباد الله کسان امنو چې ایمان راوړي وکانو یتقون او یې تقوا کوونکی دا غیر تقوا والا به داسې خفشي لکه چې خره رودلی او هو دا خو تقوا والو مونږ ته نه وباسلو وکانو یتقون ویل دي خدای دې موږ تاسو کې تقوا راولي ښا تاسو په دغه باندې کیږي مې پکا مسلمانو پکا مسلمان ته اوی میری جان میری اختیار وار کتا کې به اختیار او رومانډي خو ته صبر وکړه دا جان کې به اختیار رومانډي دا وایي تاسو پلاران او خدای ټول یو طواف علیهم طواف کوي په دیمانه دی جنتیانو باندې به صحاف پاکاسو سره صحاف اغلوخیه کاسي ورته وي من ذهب و اکواب اکواب اغه لوخي ته وای کنه چې یو خلی وي سراحي ګلا جب یو خلی یې ته اکواب وي ګلاسونه اکواب ته ګلاسونه ته وای ګلاس یو خلی وما ظلمناهم الله وای ما زیاته نه هر کړي په ایمان دي په داخلو له دوزخ سره لکن کانو دي هم ظالمون ظالمان بالکفر والشرك کافران کېدل په حق باندې نو دوی به چغي وای ونادو نو आवाज وو کې دا دا دوزخیان چاته هغه افسر ته یا مالک د دوزخ د افسر نوم سره مالک مالک نوم یا مالک اے افسر د دوزخ یا مالک اے مالک نو مالک دا افسر د جهنم نوم دی ښا لا یقضي علينا ربک فیصله دیو کی په موږ باندې رب بالموت په مرګ ترا موږ د خدای ملکی لا خدای ته وایي چې موږ ټول ملکی ولې چې ملکی نو په آرام بشي کنه لا يموت فيها ابرمو محکم کړي امرا امر فی کید النبی رسول پاک ته تدبیر محکم کو په قتل کې په قتل کې او هغه تدبیرونه چې ویلو کنه فإنا مبرمون الله وإذا محکم کوون کې د تدبیر خپل کېدنا فی هلاکه زبتا سو بدر کې تاسو برابر کوم ام يحسبون اې دې ګمان کې ان لا نسمع د ناورم سرهم راز دې ونجواهم پټه مشوره دې دې به شپې مشورې کولې پټې بلا او اورم ورسولنا رسولان زما لدې دې دغه یکتمون لیکي قل ورته وایا دا لیکي زما پیغمبر ملائکی تاسو بکوا ملائکی ټوکی لیکلي ورکته ټوکی کې هم طالب لیکي ښا یو بزرګو شپېلی غږی نو شپېلی نه دی یو نه خو تور عادت نه جوړ شوی وخا دې ته خدای خی اتی فضل خبرې مو کوي ښا من کثر کلامو کثر لغته وشي چپواله نیم عبادت ته چپوسه قل ورته وایا دا دی باندې رد کړي فکم بختو کله الله زوی وي رسول پاک ورته وي دما خو هغه سو دا حق د استاد د دوی ثابتېږي دلته د استاد د دوی حق دلته دا ثابتېږي ښا قل ورته وای ان کان للرحمن ولد کچره وې د پاز رحمان ولد نو هغه زما سو فانا اول العابدين زما اول هغه عابدانو د خدمتګارانو نوم ما به دا خدمت کولې خدای دې مو کنه نو زما اول خدمتګارم کنه نو دې لاینه د استاد دوی حق ثابتېږي ښا هغه زما د استاد دیو چې دا الله زویو نو زما به ما باندې خدمت وکړه نو دا وې د استاد دوی حق د دې نه ثابتي قل ورته ان کان للرحمن ولد کجروی د پاز رحمان ولد فانا اول العابدين لوا ولا ول خدمت گاونه سبحان رب السماوات فسمرد ما قبل ويخا فاكده رب د اسمان او رب د مکل رب العرش رب العرش عما يفون دا نه چې بیانوي فذرهم پر دې يخوض چې داخلي وي يلعبوا لبك حتى يلاقوا حتى يلاقي يومهم الذي درد دې تر الذي يعدون دې تر وعد کول شي قیامت یا بدر یا مرګ درې واړه هو الذي دا الله غذات دې په سماء الهون چې په اسمان کې متصرف دې هو الحکیم العلیم دا الله تعالی حکیم دی او علیم دی فار سمان حکیم دی دیوان عالم دی تو امن دا تبارک الله تبارک فعل الله فاعل تبارک الله بیا ورته وی اسمان له برکت چا ور کړی دی پیغمبر له برکت چا ور کو ملک له برکت چا ور کو قران له برکت چا ور کو برکت ور کوونکې څوک دی الله تبارك الله برکت ته اند دی الله دا دلیل په وی ولی الذي دا دلیل له موصول سره سلینا په معرض د دلیل کیخه اذ هو الذي ذكر الله غذات له ملک السماوات دی الله تعالی د پاره باشید اسمانو د ول ارض د مکر وما بينهما چې په میان دي کې دی وعنده فنذ الله علم الساعه علم د قیامت علم د قیامت الله تعالی طالبان قرب قیامت راغې نشانی رالی جبرائیل علیہ السلام راغې په قیامت بچلې هغه سوال کو مل مسئول عنها باعلم من السائل سلرانه سوال کې تا ته خپته ده کنه ما نه سره تاسو کې مل مسئول عنها باعلم من السائل وی علامی را تواوی انت لدل امت ربتا انت لدل امت ربتها چې پیدا شي د مریینا مولا غنا حرب پیدا شي د مریینا به حرب پیدا کی دا محدثین جواب کوي زړه ته وسان جواب کوم انت لدل امتو چې حکم بکې لور په مور باندې حکم بکې لور په مور باندې حکم بکې زوی په پلار باندې دا وکړه دې کړه دې سره کو دې سره من دې کړه مزه دې سره خبرې کو مور به لور ته چرخی او زوی به پلار ته چرخی وشي ايو سره وې څو ځامن دي وی درې یو را نه مشر دی یو می امزول دی بل را نه کشر دی وی تا دې سوې وی مشر کم دی وی زه خبرو کوم هغه تعالی ته نه پويږي وی دې را نه مشر نه مشران پويږي ښا وی امزول دی کم یو دی وی زه چې خبرو کوم هغه د سلام په بیا وکړه نو امزول امزول سره سلا کوي موږ ځامې امزول دی دی هغه کشر کم یو دی چې هغه د ډبل نه نه چې خبرو کوم یې ښا نه دا یو رانه کشر نور ادخ مشران شي دي نو چې دا زمانہ راشي انت لدل امه ربتها دا علامه د قیامت ښا نو ټول مين دي د لور نه مجبوري دي کنه ها حکم کوي کنه اما شومان حکم کوي په مور باندې کشران حکم کوي په پلار باندې نه علامه د قیامت دی ښا وای طالبانو علامه د قیامت رانه قیامت دی ویلې ترجعون ولا يملك الذين مالكان دي او خدایان دي يدعون شدي بل من دوني ما سوى الله تعالى الشفاعة شفاعة إلا من شهده بالحق مقا جاج شهدي كله حق مالي لا اله الا الله محمد رسول الله هم يعلمون ادي تصديق يقيني دي تصديق يا ولا ان سالتم خما که سوال کې دین من خلق لهم چا پیدا کړی دا عابد او معبود مکه دنیا اسمان مکه چا پیدا الله یقولن الله خامخاو بو دي الله الله پیدا کی تصرف د الله دی علم د الاختيار فانا يوفقون کوم طرف ته ګرځول شي د حقنا ولا رول شي د حقنا او وو قسم یې ده ان جواب د قسم سره مقوله د قول براو باسي جواب د قسم براو باسي دای بالا ټیک شيخه وعند وعند علم الساعه وعلم وعلم قيله او قسم دي په قول د رسول پاک دا قسم شو ان دا مقوله شو مقوله شو دا قول شو نو مقوله کومه ده دا قول شو دا قول شو قیلی دا قول شو کنه نو مقوله کومه ده طالبانو یا رب ان هؤلاء دا جواب د قسم دی یا رب ان هؤلاء قوم یا رب دا کسان قوم دی دا جواب د قسم مقوله د قوم دا قیله دا ما قول شو مقوله د قول دا ده قوم لا یؤمنون دا قوم د ایمان نه راړي دای مقوله دا قول شو ناغه قول شو دای مقوله شو وقيله قسم شو ان هؤلاء قوم لا يؤمنون دا جواب د قسم شو پوه شوي په دواړو مقوله قول او مقوله او قسم اجواب قسم نو وقو قسمیه ده وقیلی قسم می دی په قول در رسول پاک هغه وای رسول پاک یا رب ای رب ان هؤلاء قوم دا قوم نه دا قصد دا جواب د قسم شو اما قولا قیلی دا قول شو مقوله کومه ده قوم لا یؤمنون قوم د ایمان نه راځي مقوله ده یو بل جواب د قسم او قول مقوله پکار ده هغه دوړ راوته ځای باندې پوه شو فاصفح طاش عنهم لدينا وقل ويا سلام سلام نه متارکې ده وقل ويا سلام سلام نه متارکې فسوف يعلمون درجه دی په پوه شي دی په پوه شي په څه باندې فسوف يعلمون غدا ما يفعل بهم يوم بدر ويوم الاحزاب سکول شي په دې باندې په بدر کې په احزاب کې په دې باندې په پوه شي ښا دې په پای باندې پوه شي نو د زخرف سورته زخرف طالبان پوه شي توحید هغه راغ مدلل رسالت رسول پاک اثبات شو او تخفیف بشارت ورکړې شو ا مزمت د دنیا اچ چا دنیا غوړه کړې ده او اخرت پر خو دغه عاقبت انجام هغه درته بیان شو هغه درته ټول بیان شو حاصل د صورت راوته لا اله محمد رسول الله حاصل صورت راوته او پنځه منټه وقفه ډیره نه ده